دی صورت تا صورت البلد وی لیکی گی او په دغه نوم باندې دا صورت مشهور او معروف دی مکی صورت ده بل اتفاق مدنی آیاتونه دې صورت کې نشته ده او نزول اعتبار سره د سورته قاف نه رسته نازل شوه دی او 35 نمبر سورته ده او مصحف اعتبار سره 90 نمبر صورت ده د سورۃ الفجر نه رسته او اوس دې صورت کې الله زجر ور کوي چې مال به ځای خرج کړي فلقت حمل عقبه مصارف نه دي پیجندلې خپل د خواهش مطابق مال خرج کړي دویم دا چې مخکنی صورت کې د اقوام مکذبه او تذکره هغه قومونه چې کوم قومونو تکذیب کړو اوس دې صورت کې الله هو ته اصحاب المشأمه وي والذین کفروا بیااتنا هم اصحاب المشأمه بے ځای مال خرج کی روډونو باندې په سړکونو باندې لګي په انسانانو نه لګي په لکاو مریضان دي پاس پتالونو کې او په معاشره کې پاغو مال نه لګي او په تعمیرات باندې مال لګي دا به زې مال خرج کول او دا رنګ دویمه دعوه د دې صورت اصلاح البلد د خار د اصلاح د پاره د کلی د اصلاح د پاره الله دې صورت کې بدري قوانين ذکر کړي بیا خلاصه د صورت صورت کې شل آیتونه دي یو رکو ده بهاسي د کلماتو تعداد دي او 320 د حروف تعداد دي بیا ابتدایي درې آیاتونو کې آیت نمبر 1 2 3 دوا شواهد د انسان به ذکر کین او دا دو شواهد چې حقیقت کې دو قسمونه دي یو قسم دې بهاذ البلد ادم قسم دې بوالدین و ما ولد دا دو قسمونه دي او دا دو قسمونه چې بیانېږي د دې جواب قسمونه بدري وي یو آیت نمبر 4 کې دی لقد خلقنا الانسان فی کبد ومنه جواب قسم او دا لمنه قانون دی چار انسان کې الله کریم د مهنت صلاحیت پیدا کړي دویم جواب قسم یو لسم آیات کې وایي فلقت حمل قبا او بیا ورپسې سرلوم آیات کې بلومبنه قانون وی چې د کلی مشر او چیرمن چې دین هغه مهنتی پکار دی سمت الدرر کې لیکي د پنځپیر شیخ رحمه الله بیا ورپسې آیت نمبر 5 نه تر آیت نمبر 10 پورې مصارف به معلومه په هغه مصارفو کې به مال خرج کړي ورپسې بیا یو لسم آیات نه تر شپاړه سم آیات پورې ترغیب په بیانې کې د انفاق او صحیح مصرف بدر تفین چې مال به کم ځای خرج کړي اغا فک رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبتن یتیما ذا مقربتن او مسکینا ذا متربتن سلور مصارف بدر دخین یو دا چې غلام آزاد کم په دې مال باندې چې هغه آزادانه ژوندۍ تیر کی او د الله عبادت وکي بیا غلام عام دی وینځي که مکروز دی او کتی دی دی ادم مصرف او اطعام فی یوم ذی مسغبتین خوراک ورکولین پدا سرزه کې چا د لوګي رز ده چاله ورکول یتیمن ذا مقربتین هغه ماشوم بچی ته چې پلار مړ دی دیم دا چې ستاره شدارو مده ستاسو قرابت ولده او بل داو مسکینن زامت ربتن هغه مسکین نور که چاغام د خاور والده کور نشته دی او اهل عیال زیات ته عیالدار دی دا مصارف به درته بیانې یو لسم آیات نه تر شپاړسم آیات پورې بیا اور پسیم ولسم آیات کې بیانې کې دویم قانون دریم قانون چې د کلی مشر چې دین واغام لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد الله قسمونه خوري او قسم چې خوري په دوه شذونو باندې الله یې قسم نه زما پدې کلی لا اقسم کلا لفظا زائد دیخم خو معنا اعتبار سره زائد نه دی ګورئ بلکې معنا اعتبار سره د مقصد هغه تاکید دی په قسم کې عرب چې دینو د قسم د تاکید د باره په سر کې الله راړي حضرت عائشہ رضی الله عنها قسم خوري او فرمایي لا والله ما مست يد رسول الله يد امراه بخاری کی روایت ته قسم دې په الله باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس په وخت د بیعت کې د زنانه الله سره نه دی لګیدل عرب تاکیدن د قسم په ابتدا کې الله راړي او یا چې دین الله لفظن مفید د معنا ده او مانن ظاهر چې په اعتبار د معنا هم زائد نه ده معنا دا چې زائد نه او اصل مقصد په دې کې نفي کې د مخاطب د ګمان ليس کما تقولو دا سن دا چې ته یې مخاطبه چې انسان دغه څه پیدا دی نه بلکې الله فرمایي اقسمو زه قسم خورم بهذا البلد په دې کلی باندې په دې خار باندې او بلد نه مراد چې ده مکه مکرمه ده وانت حل بهذا البلد دا دویم آیات چې ده دا دوه قسمونو په درمیان کې جمله معترضه ده او حال دا چې ته حل نازل دن کې بهذا البلد په دې کلیم ډیر اقوال مفسرین نقل کړي د دې دویم آیات په تفسیر کې لمنه قول نه چې حل په معنا د مستقبل دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی خوشخبری ورکړي چې زما نبی تبه هجرت کوي مکه به پرېږدي مدینه ته بځي بیا به مکه فتح کیږي بیا بدل د کتا آزاد ګرځي د الله عبادت بکایم او حرم شریف باندې چې دین استاد راج وی بیا اوس خو دې مخره د کافر راج دی درې سواش پېته بوتانه دن نه خيو عبادت د غیر الله کو ندام انت حلم په معنا د مستقبل دی او د هجرت نرسته د مکه د فتح کېدو بشارت دی او دا معنا چې حلون باندې مستحلون دی وانت حلون وانت مستحلون زمان نبی ستا وخل چې د مکه نه حلال ګڼل شوی دی د کافرانو حلال ګڼلې دي الان کې ستا وخت حلال نه دي دا کافران تاسو سره ظلم کوي چې تاسو مکه نه وباسي او درې معنا دا وان تحلن زمان نبی تعالی پر قتل حلال نه په مکه کې تعالی جهاد حلال نه په مکه کې تا نه علاوه بل چا د پاره بیا په مکه کې جهاد حلال نه دی او بعض علماء معنا کې فرمایي وان تحلن زمان نبی ته بے گناہ مقیمی په مکه کې او مشرکان چې دلته کې ګناه کې مبتلا دي نو حلف معنا د بے گناہ ووالد وما ولد دا اوس دیم قسم دی الله یې قسم دې زما په پلار باندې پلار څوک دی آدم علی السلام د تمام انسانانو پلار دی وما ولدا قسم دې داغه په اولاد باندې یو قول دی او دویم قول دی چې والدین نه مراد هر والد دی د هر بچو پلار الله یې پاګه قسم دی او بیا قسم دی داګه په اولاد باندې دا دو قسمونه شنو لقد خلقنا الانسان في كبد دا لومبنه جواب قسم دی او بیا کوم درې قوانین بیانېږي په هغه درې قوانینو کې لومبنه قانون دی چې د کلی مشر چې دین واغام مهنت کش په کار دی خان مهنتی په کار دی مهنتی ځکه هر انسان کې الله صلاحیت د مهنت اخې دی نو د کلی چې کوم سربرا دی کوم مشر دی هغه له پکار دا چې خپل صلاحیتونه د انسانانو په خدمت کې صرف کی یقینا پیدا کړی دی مو انسان فی کبدن بعض علماء لیکي چې مطلق انسان مراد دی هر انسان کاغه مسلمان دی او که کافر دی او کبه دین نه مراد چې دی سختی دا مهنت دی چې دا په ژوند کې سراسر مهنتونه دي او کوششونه دي او بعض علماء لیکي چې انسان نه مراد خاص انسان دی چې هغه ولید ابن مغیره دی ځکه دا آیتونه داغه په باره کې نازل شوي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم له بیاضیت ورکاو تکلیف به ورکاو ورسته به صورت روان دی پای کې موږ د تذکری ځان به آزاد ګڼو چې زه آزاد یم زه چا غلام نیم زه چا پابند نیم بس زما خو خدا چې څنګه ژوندۍ تیروم الله دا آیتونه راولېګل اول سر کې الله قسم وخوړو په بلد باندې بیا په والد باندې او بیا د ولید ابن مغیره تذکر الله وکړه چې یقینا موږ دې پیدا کړې دې په سختو کې ولې دې د څه خیال لین د نه سختې یې رښوي د مور په خېټه کې تا ژوند تیر کړی دی هغه سختی بیا دنیا ته راتل هغه سختی بیا ماشوم بچي ویم پیدا سکل هغه سختی او بیا تر دې پورې چې ستا غاخونه قتل هغه سختی بیا په مخه تکلیفونه مرزونه ته څنګه بیغمه یې تر نن نه راځي پولیستا د سختونه امن نه دی نو په مخه باندې پتا باندې سختې راځي ګوره د برزخ سختې دی او د آخرت سختې دی الله فرمایي یقینا پیدا کړی دی موږ انسان فی کبدن په مهنت کولو کې او یا فی کبدن مراد چې صلاحیت دی د مهنت چې هر انسان کې الله صلاحيت د مهنت اخی دی داس انسان الله نه دی پیدا کړی چې هغه بے صلاحيت دی ځکه الله کریم دل اخپی ورکړي دی لاسونه ورکړي دي سترګې الله دل ورکړي دي وګونه ورکړي دي د دې اسباب د صلاحيت ویلې کېږي چې دا کار آمد کا او د انسانانو خدمت وکړه علماء لیکي چې د پیدایش نه واخلا تر موت پورې تمامې سختې مراد دي هغه د خیر یو کده شر وی خل او بیا سختې عام دي دینی دي او که دنیوي دي او بیا دې خبره ته حدیث کې اشاره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل الناس یغدو فبایع نفسه فموتقها وموبقها تمام انسانان سار کوي چې سار کینو خلق کې دینو خپل نفسونه خرڅي نفسونو خرڅون نه مراد دا چې ځان په سختۍ کې ورځي ځکه د دنیا ژوندۍ دا سختونه ډګه ده د سختۍ نه بغیر ستا دنیا کې ژوندۍ تیرې دی نشي هر اعتبار سره سختی ده کله به اوړې کله به جمعي او کله به مرزونه کله به لوګي کله به تندې کله به یو سختی کله به بل سختی تر مرګ پورې سختۍ او سختۍ دي ښه تفسیر مظهری کې قائد ثنا الله باندې پتی رحمه الله فرمایي تر دې چې د غاخ راوځي غاخ پاګه ورته تکلیف ملاويږي او بیا چې ورنه پیشاب راشي نو پاګه ورته تکلیف ملاويږي چې څوک پورې هغه پیشاب نه کړي اوګه چې شنو بیا هم په سختو کې ده تر دې چې خوراک نه کړي او چې خوراک کې نو بیا هم په سختو کې ده تر دې چې هغه ورزول نه معنا دا چې د زندګۍ هیڅ شعبه د سختۍ نه بار نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سار کې خپل نفس خرج کی یا په دین باندې خرج کی یا په دنیا باندې خرج کی چا چې خپل نفس په دین باندې خرج کړي نو فموت قوهان دا خپل نفس آزاد کړ د جهنم د لمبو نه وبچي او جنت ته ولاړ شي او چا چا خپل نفس په دنیا باندې خرج کړ فمو به قوها دا خپل نفس هلاک کړ لقد خلقنا الانسان في كبد یقینا پیدا کړی دی موږ انسان فی مک فی کبد په مهنت کولو کې په سختو کې امام رازی رحم الله فرمایي چې سختې په دوه قسم دي یو قسم سختې هغه دي چې هغه اختیاري دي دا خپل په اختیار باندې سختې قبول کړې دي هغه ته ځان پیش کړی دی او باغ سختو کې دې ژوند تیرې تجارت کې کاروبار کې دیتا دنیوي سختې ویلې کېږي زمیدار ده فصل ریبل دي فصل کرل دي سرټ ریبل دي دغه رنګ نور د دنیا ډیر کارونه چې دا خپل په اختیار باندې ها کارونه اختیار کړی دي او داګه هغه سختې دی برداشت کړي ادا رنګ اختیاري سختې دینی ومدي مشکول دي روزه نیول دي زکات ورکول دي حج کول دي تبلیغ لته دي jihad لته دي دا قسم سختې چې نو دا دینی سختې دي او اختیاري دي دویم قسم سخت هغه دي چې هغه غیر اختیاري دي دا په اختیار کې نه دي عوام بیا په دوه قسم دي دینی او دنیوي با سخت هغه دي چې غیر اختیاري دینی دي دته به اجر ملاويږي الله یقدر چې قادر نه دی علیه په دمانه احد نسوک عقیده خراب ده خان ولید ابن مغیره مراد دی باز مفسرین لیکي چې آزادانه تور سره به ژوند تیراو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راړل او ګمان نه دا چې ما باندې سو قادر نه دی الله دا آیات راولګ چې دیم دا ګمان د صحیح نه دی یقول اهلکتما للبدا او بیا د فخر په تور باندې وی خلکو ته اهلکتو چې ما خرج کړي دي مالن ډیر مال لبدن وافر مال ډیر مال هغه ما خرج کړي د پنځم آیات کې عقیده خراب و لیکن د دې د خوالي د پاره ایمان ضروری دی چې کله دې ایمان وي عقیده برابر وي د پنځم آیات کې الله فرمایل چې عقیده خراب ده نو دا مال خرج کولم ځای شلم ایا حساب ان لم يره احد ایا ګمان کې دا انسان چې نه بګوري ته تیسو مان دا چې چا په نگرانۍ کې نه دی د آزاد دی نه یو ذات شته چې د تکتون کې دی لکه مخکې الله فمن ربک لبالمرصاد سورۃ فجر کې یقینا ستارب چې په سوکې کې دی انتظار کې ده تاسو اعمال ته ګوري چې تاسو اعمال څنګه دي د جنت اعمال دي او که د جهنم اعمال دي الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين دا اوس مزید زجر دی الله دې انسان لور کین پنځم آیات کې الله د مشقت سیئه تذکرہ وکړه چې انسان کې الله صلاحیت پیدا کړي چې ځانو کړي لیکن بعض انسانان دا چې چاو په ناجایز ځان کړي بے ځای ځان کړي بیا شپږم آیات کې د خلاف شرع عمل تذکرہ بیا ورپسې د مشقت سیئه تذکرہ ايحسب ان لم يره احد اوس دې آیتونو کې الله تذکیر په نعمتونو ورګین چې دې ته صحیح مشقت ویلې کی چې الله تعالی کی صلاحیت پیدا کړې د مشقت د کولو نه هغه مشقت اختیار کا چې هغه دینی مشقت ته چې قبر دې خوشي او د آخرت دې خوشي علم نجعل له آیا نه دی ورکړي موږ د عینین دوسترګې چې پاګه سترګو باندې دې ګوري خپل ماتخت ته ګوري خپل غلامانو ته ګوري او بیا چې یو غلام نافرمانی او ګناغله سزا هم ورکړي دغه سي انسان پتا منم یو ذات شته دی ګوره هغه حقيقي مالک دی پتا باندې ایا حسب ان لم يره احد چې ته داغه په نگرانۍ کې ته داغه په نظر کې داغه هم تعالی سزا درکې کنا فرمانه کې مبتلا کیږي آیا نه دی ورکړې مونږ د لا دوسترګې د کتو د پاره ولسانن او جبان د خبرو د پاره چې دې په دې جمع باندې خبرې کوي نو د دنیا خبرې پکای نو د دین خبرې پیوال نه کوي دا جمع په دنیا کې استعمال نو په دین کې ول نه استعمال کلمه پیوال نه وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کلمې کمی کلمې دعوت ورکړي آ کلمه ول نه وای په دې جمع باندې چې اخرت به خوشي معنا دا چې څنګه د سره جبه دا په دې معنی دی خبرې کوي تنبیه ورکی زجر ورکی خپل مملوک له دا یو ذات ته چې دا غوم کلام دی اغم نافرمانو له تنبیه ورکی زجر ورکی تخویف ورکی یری وشفتین او د شونډې الله وی آیا ما دل د شونډې نه دی ورکړي چې دا شونډې چې ده د خلی پرده ده واخونه پټ دي او جبه پټه ده د خلی حفاظت کیږي په دې شونډو سره د آسماني کتابونو په ذریعہ د ته مونږ دوه لارې خولې دي هغه دوه لارو کې یو لار د جنت ته او بل لار د جهنم ده اصل کې نجدین هغه لارو ته لیکي چې پاګې باندې تل ګران وي ښا کله جنت لار ده نو پاګې تل ګران دي کله جهنم لار د پاغي معنی مطلب ګران دي په دغه وجه الله کریم د دې دوه لارو د پاري افراد پیدا کړی د جنت لار د الله غي انبيار علی ګل دي نیکان خلق دي علما دي په دنیا کې مهنت کی د الله دین خلق تر رسېږي او ډېر مهنت کی دا مهنت زوی کی چې په دې لار اتل ګران دي او بل غاړه د جهنم لار د نه باغی باندې مهنت کوم کیشته دي شیطانان دي کافران دي نافرمان خلق دي هغه مهنت کې کوشش کې په انسانانو باندې باغ لار رواني نیا احتمال دا چې نجدین نه مراد ولاري د جنت او د جهنم چې یو ته د خیر لار ویل کېږي بل ته د شر لار ویل کېږي د جنت لار چې دین واګه سره سر د خیر ده سره سر د خوشاله ده انجام اعتبار سره نتیجه اعتبار سره پکې امن دی حفاظت دی خوشحالی دا سرور دی د الله دیدار دی او نعمتونه دی او د جهنم لار چې دی نو هغه سره سر د شر د نقصانونو ده د جهنم دا د فتنو دا د ورونو دا د سوځېدو لار ده دویم احتمال دا چې نجدین نه مراد چې دیم هغه په وخت د پایوس کولو کې چې د ماشوم بچي وي الله رب عزت ته چې دینو دو سینې تیار کړې د مور چاغی ته دې برکی او داغې نه پای راکاږي او پیس کی بیا نجدین مناسبت عینین سره و لسان و شفتین سره دی چې الله عبد الله بچپن نه دوسترګي ورکړي دي او دا غرنګ جبه ورکړي دا شونډي ورکړي دي او بیا دغه شونډو په ذریعہ باندې د پیر راکاږي دغه نشونو ما کیږي او تربيت کیږي نمانه دا چې تولې باغی انسان د الله نه هغه مهربان رب چې هر تربيت استا کړي دي تی به تربيت نه برېخي نو چې الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لګلې دي نو دا خبره منن دام ستا تربيت ته کنه د ته روحاني تربيت ویل کی فلقتهم العقبه وما ادراك ما العقبه دویم قانون الله ذکر کین چې سربراه له پکار نه چې مال په مصرف خرج کین بے ځای نه خرج کین صحیح مصرف معلوم کی پاغه زمانه مال خرج کی چې کم ځای کې د د زړه تسلی اطمینان وي هغه انسانان دي نن سبا عام طور سره چې څومره سربراهان دي مال په سیمټو خرج کړي په سړکونو باندې په روډونو باندې خرج کړي په انسانانو نه خرج کړي الله دې دې کې مصارف بیانې چې دا مال په دې مصارف خرج کړ ډیر مالدار خلک دي هر کال به حج لري الان کې حج الله یو کال فرض کړی دی روح به غریب وي رورونه به غریبانان وي گاون کې به غریبانان پاتې کی په هغه باندې مال نه خرج کی دا روزانه هر کال روان حج لذي نو دیم به زه مال خرج کی الله فرمایي فلقتهم العقبه مظهری لیکي چې دا لفظ د الله فلا چې دین معنا د حل ده ځکه لفظ د نام ماضی باندې هغه وخت داخليږي چې کله تکرار د ماضی وي ماضی مکرر وي لکه سورۃ قیامت کې الله فرمایي فلا صدقا ولا صلام ولته کې لار اغله ماضی باندې دلته کې هم لار اغله له ماضی مکرر نه ده دیو جن الله په معنی حل لاره فحل اخر دا چې راتاو شي یا اخر دا چې دا غزنه بیا راوته نشي نو سوچ اور فکر کا قدم اوچتوام الله فرمایي فرق ته حمل قبا نه دې خطلې دې پکنداو عقبا کلاوی لارې ته ویل کېږي چې دوه غرونو په درمیان کې وي او کله نا کله پاګې وګوم راځي سرولې پی راځي تنګي پی راځي هغه ته خپل ګران وي وجدا چې هغه لار د انسانانو نه هغه لار د ابو وی یا د سارو وی معنی دا چې د خپل صلاحیت چې دې په صحیح ځای کې نه صرف کړي چاغه د انسانانو خدمت دی علما لیکي چې عاقبه نه مراد د الله په لار کې مال نه دی خرج کړي د الله د رضا لپاره مال نه دی خرج کړي د الله په اطاعت کې مال نه دی خرج کړي وما ادراک ما العقبه الله دل مال درکړې دین معاشره کې ډیر انسانان غلامان دي داو زندگی چې دین هغه د قید داو د تکلیف ده انسان په انسان باندې امر چلی او د دې غلامانو طاقت نشته چې خپل مالکانو له پیسې ورکی او ځان آزاد کی نو دا مال په دې انسان باندې خرج کړي چې آزاد شي چې د باندې د جمعې مز راشي په د باندې حج راشي په د باندې jihad راشي د الله د دین د پارزانو کړی ترسو به د انسان د پارزان کړی ورسو سورۃ الرحمن د سورۃ الليل الله التکین د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صفت ذکر کی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى ډیر غلامان یې آزاد کړو خاص کر بلال رضی الله تعالی عنہ دومه ابن خلف نه اغسته دا خصفت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ غلامان به قتل هغه به آزادو او خصوصا هغه غلامان چې هغه ته مکاتب ویل کی د بدلی کتابت دم ورکول طاقت نشتی الله دې له مال ورکړي چې دې ځان آزاد کی زکات ولا ورکا نفلی صدقه ورکا یو ورمنه امر الله ذکر کی فک رقبت آزادول د سټ ګور فک غلام نون نه رقبت نه وی دا قرآن یو لفظ ذکر کی چاہے کې ډیر تعمیم وی خان تعمیم نرس بیا هم تعمیم دی پکې رقبتن غلام تم شامل دي رقبتن چې دین وینځي تم شامل دي رقبتن چې دین مقروض تم شامل دي قرضې اغست دي عیالدار دي د بچو د علاج معالجې د پاره یا د راشن د پاره یو نابل نه قرضا غسه د سټ باندې مانا دا چې دمانه بوج دی ښا داګه د ورکولو طاقت نشته دی دا ستا مصرف دی کنه د مال د خرج کولو په دې ځای کې مال خرج کړه یا رقوتن نمرات کې دي دي جیل کې باندې مسلمان دي د کافرانو په قید کې راغلي دي او هغه باندې جرمانه ده او دا جرمانه ورکول باندې هغه آزادې دي شي دا مال د په آزادولو خرج کړه الله تعالی اجر درکې یو بل تعلیم پکې کوم الله ذهن ترا وستو هغه دا چې فکر رقبتن مراد خپل نفس آزادول نه پرځې د لوګي کې خوراک چې ورکه نو مور لمو ورکو ان سلام تور سره خیراتونه کیږي خاتون چې دین هغه مالدار ته لګل کیږي چاورا شین بیا درته چې مالګه پکې زیاته ده چینی کی چې دینو چای کی چینی زیاته ده او بډې ریا خوي نو له غربان راغواړي چې ټینشن بدني هیڅ پریشانی بدني یا خوراک ورکول دي په لګي په رزي لوګ کې دا سره چې هغه د لوګي رز ده علماء لیکي چې اطعام چې دی نو دا بهترین کار خیر دی او بیا بهترین اطعام هغه دی چې تل اوګه وګوري او اوګه سوق دی یتیم دی مسکین دی اگر خوراک ورکې ځکه په دې کې زیات ثواب دی ځکه یو محتاج دی او بل غیر محتاج دی نو محتاج چې دی نو هغه یتیم او مسکین دا مقدم دی په هغه باندې چې هغه غیر محتاج دی نو فی یوم ذی مسغبتن مختلف توجیهات دي یو توجیه دا چې وګی دي مسغبتن نه مراد د لوګي رز اذن دا چې مسغبتن نه مراد د قحط ساله رز ده قحط راغله په یو قوم باندې اگر چې مالدار دي خراس کا کو سره نشته دی اگر چې هغه سره پیسې شته لیکن ملاویږي نه خراس کا په ساله په جوان ټول ته خراس ګلېږم او دریم قول نه چې مراد د دینه شغل دی اگر چې خراس کا شته دی لیکن په خول نشي ولې نشي په خول ځکه یو کار کې مشغول دي د مدرسې طلبه دي د علم په طلب کې مشغول دي ځان له خوراک نشي په خوله تا هو له خوراک ولېګا او یا چې دینو په کور کې مړې شوی دی دا غمړي کوه جباین دوی د کور په غم کې مشغول دي ملمانز دی او راځي تعزیت د بارې خلک دی او راځي نو د دغه شغل په وجه باندې دوه خوراک نشي په کوله په دغه وجه حدیث کې راځي کله چې جعفر شهید شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اسنو لیال جعفر طعاما فإنه اتاهم ما يشغلهم آل جعفر د باره خوراک تیار کړي ولې ځکه په دوی باندې داسې مصیبت راغلی دی چې دوی مشغوله کړي دا شغل په ځواني دوی خوراک نشي تیارولې نو مشغبتن نه مراد چې دی زمانہ د شغل ده چې دا شغل په ځواني دوی طاقت نشي چې خوراک پوخ کی یتیما ذا مقربتن اطعام بچاله ورګین الله سره پر ذکر کوي یتیم ځکه یتیم هغه نه چې پلار نشته دی پلار وفات شوی دی نو نو خراب تنظیم کوونکې چې نو پلان وي یتیم نه ستاپ محله کې ستاپ کلی کې ستاپ معاشره کې هغه خوراک ورکړه ذا مقربتن چې رشتہ دارو مده دا خو بیا ډبل ثواب شو یو دا چې یتیم دی او دیم دا چې ستا خپل عمر دی ستانه سبي دی ستا خپل دی دا تاسو له رحمی مو وکړه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یتیم په سر باندې لاس کې خو او د لاس لاندې چې څوره وختر عالم د هر وخت په بدله کې د لاس خودون کې د الله ثواب ورکی خان اجر ورکی خپل خېټو ته ور دنه کی او مسکینن زامت ربتن یا مسکین نه ورکول دی خوراک داسې مسکین زامت ربتن چې هغه د خاور والا دی اشاره دی خبره تا چې کور نشته دی ځان یو خیمه جوړه کړې ده پردې بزمکه باندې پردې په کوټه کې پاتې کیږي یا د چازمه کا سنبالای او درجن دی خپل کور نشته خپل جایداد نشته دی دا مسكين دی الله وی دی ولټوا دل خوراک ورکا او یادا سوی چاو مسکینن زامت ربتن مسکین د خاورې والا مطلب دا چې اهل عیال والا دی مسکین هم دی اهل عیال هم زیات دی بچی زیات دی نسی زیات دی انګین دي دي او زندگی دای د مزدورای ده کله بیل چاو چت کړی دا کله بیلو چت کړی دی یو ځای کې مزدوری کې بل ځای کې مزدوری کې درجن دی الله فرمایي د سره تعاون وکړه د په مشقت کې دی اوس مزید نور دو بیانې امنو وتواصو او ثم چې دا تراخی د بار نه دی بلکې دې ته لیکي ثم تعقیب ذکری چې مسلمان دام وره دا قبی په تفسیر کې ثم کان من الذين بیا دې ودا کسان نامنو چې مان راوړې دي الله په یووالي او په تمام ایمانیات باندې تمام رسولانو باندې ایمان راوړي دي راتلو کې حالات د برزخ د آخرت تمام ایمانیات مراد دي په دغه وجه قران کې الله امنو چې ذکر کې نو مفعول به تعمیما حذف کړي ایمانیات ډیر زیات دي هغه معلومول باغی من ایمان راوړل بعض به تفصیلی ایمانیات وی بعض به اجمالی ایمانیات وی خان تفصیلی ایمانیات هغه دي چې قران ذکر کړی اجمالی ایمانیات هغه دي چې مخکنو انبیاء باندې ایمان دي مخکنو کتابونو باندې ایمان دي صحیفو باندې ایمان دي دا اجمالی ایمان دي وتواصوا بالصبر ایو بل تا وصیت کې د صبر کولو چې چا باندې تکلیفونه راغلي دي یتیم دی مسکین دی مریض دی کم تکلیفونه چې براغلي دي داګه د صبر تلقین ورکې چې صبر کوي صبر کوي ان الله مع الصابرین الله دې صبر نه کومل ګرځي او یا چې دې متواصو به صبر نه مراد یو بل ته وصیت کول دي چې ځان د ګناهونو نه بچ کړي ځکه ګناه نه چې وطن ځان بچ کړي نو دې صابر دی کنه وتواصوا بالمرحمه او وصیت کې یو بل ته درحم کولو چې په یو بل باندې رحم کوي په علاقه کې په کلی کې چې څومره د قابل ترس خلق دی په هغه باندې رحم کې پاو ترس کې اولائک اصحاب المیمنه الله دولا مختصر بشارت ورکي چې دا کسان خلاص والدي او خلاص والا په دې اعتبار چې دوی ته عمل نامه پر ورځ د قیامت په خلاص ملاويږي یو معنی دا دیو معنی دا خلاص والا په دې اعتبار چې دوی په ورځ د قیامت خې درفتي او نور کافران مجرمان چې دي نامه ګس طرف ته یا پښپا د معراج کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې وکړه سره ذریات نه نو دوه کی طرف ته یا المیمنه مراد د خیر او د برکت والوی والذین کفروا بیااتنا هم اصحاب المشأمه علیهم نار موصدام سخلق دا سشته دی چې هغه د سورته بلد احکامات نه مني دا نه انکار کوي الله ول تخفیف ورکي اوا کسان چې کفر کړي زموږ د آیاتونو دا کسان چې د غس لاس والدي دوی تمام نامه په غس لاس ملاويږي دوبا پرز په قیامت میدان محشر کې ګس طرف ته شپه د معراج کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آدم علیه السلام سره چې کتلونو ګس طرف ته کتلو دا د ګس لاس والا خلق دنیا کې هم دوه ګس طرف ته روانو کړ مسلمانان خو هغه دي چې داو ژوندۍ کی طرف ته یا مش امن مراد د بد قسمت والا علیهم وی با په دومانی نارون بور د جهنم او صدتون بن کړی شوی د هر طرف نه د جهنم اور با په دومانی د هر طرف نه بن وی کوم ظاهر چې ور یو ځای کې بن وی داګه تپ زیات وی سوزول زیات کی دا مقصدتون چې دیم دا صيغه د اسم مفعول له عرب وی چې اوسط الباب ما دروازه بند کړه دا دغه نه اغسته شي چې په دوه باندې به دروازې د جهنم بندې وي امتیازات د صورت دې صورت کې الله رب العزت د انسان د مشقت تذکرہ وکړه او دا غران کې الله زجر ورک هغه انسان ته چاغه بے ځای مال خرج کړي مصرف نه معلومي او د کامیابی اصول الله دی صورت کې شپږ بیان کړل بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها دي سورة سورة الشمس ویلې او وجه دا چې دې سورۃ لومبنی آیت کې لفظ د شمس راغلی دی په دغه نوم باندې دا سورۃ مشهور او معروف دی تمام سورۃ مکی ده مدنی آیتونه پکې نشته ده بل اتفاق مکی سورۃ ده او تمام صورت محکم دي منسوخ آیاتونه پکې هم نشته دي د سورۃ القدر نه راسته نازل شوه دي 26 نمبر صورت ده نزول اعتبار سره او مصحف اعتبار سره 91 نمبر صورت ده د سورۃ بلد نه راسته او بیا دې صورت ما قبل سره ربط کې اوسو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې الله د انسانانو تقسیم وکړو وهديناه النجدين لقد خلقنا الانسان في كبد نو دې صورت کې الله کریم د دوی د عاقبت فرق بیانې چې نتیجه اعتبار سره د دوه انسانانو کې فرق دی خان زکه قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها د دوه کې فرق دی کنه دین دا چې مخکنی صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت د یو مصرف تذکرہ وا دا وغید هغه ولید ابن مغیره دی صورت کې الله رب العزت د صالح علیه السلام د قوم د یو مصرف تذکرہ کوي اذن باس اشقاها چا قزار ابن سالفو بیا داود صورت الله تخویف دنیوي ورکه په دې صورت کې یو لسم آیات نو اخلي په لسم آیات پوری بیا خلاصه د صورت صورت کې اور کو دا پنځل آیاتونه دي کلمات تعداد چې نو هغه 54 دي او حروف تعداد چې نو 247 دي بیا اور پسې نه هم آیات کې ولسم آیات کې بیانې کې داوود صورت چری ته نه کې فرق په اعتقاد کې بیا یو لسم آیات نو اهل په لسم آیات پورې تخفیف دنیوي وي او الله با نمونه پیش کیدم قوم صالح او قسم دې زما پاغه داغه پرانا باندې یو قول ده چې مراد د دې رڼا ده دا قسم پر دې شو خان ځکه چې نور راو کې نور رڼا شي دا رڼا تر ماقام پوری وین او چون کې نور کې دویم صفاتو مشته ځای ته گرمایش ویلې کېږي دیو جن ضحا کې معنا د گرمایش ته ده خان لوی اختر ته عید الضحا ویلې کېږي ځکه آی کوم گرمایش وکنه خلک وخی پخې هغه لور بلې او بیا قربانیم داسې وخت کېږي چې خلک د منځونو نه فارغ شي د لوی اختر موز نه نظمکه ګرمه شي نزوحان مراد ګرمي د نور الله یې قسم دې زما په ګرمه د نور دا دو قسمونه شنه دریم قسم دی الله یې قسم دې زما په قمر باندې سپوږمې باندې الله یې زما قسم دې ذات الله تلاوه نه کې ورست راتلل تابع کېدل نظاهر چې سپوږمۍ راځي د نور نورستو سپوږمۍ د شپې او نور درځي دا دونه په یو وخت کې راتلې نشي نو کله چې نور ډوب شي په دغه وخت کې بیا سپوږمۍ راوخیږي الله قسم دی والقمر پس پوګ مې باندې ذات الله کله چې رست راشي د نور نام یو معنی دا او بیا معنی دا تلاه نه مراد د شپې راتلل زګا د سپوږمې موجود کېدل د علامه دې چې شپه ده او یا تلاهم مراد د دینه چې دینو تابع کېدل د نور په پوره ګولای کې ځکه نور خو پوره ګول دی لیکن سپوږمۍ چې دینو دا پوره ګول نه ده ها درې ورځې دا سره دي چې پای کې سپوږمۍ پوره ګول کیږي چاغ دیا لسم تاریخ وی سوال لسم تاریخ او پنځم تاریخ جلا معنی ښکارا کول او ها زمير چې انور تراجه ده ظاهر چې رز راشي انور ښکارا شي یو احتمال دا دی چې ها زمير شمس تراجه ده دویم احتمال دا چې جلا هي کې ها زمير چې دینو کائنات تراجه ده تمام کائنات چې تمام دنیا چې رس کار کی معنا دا چې جلها کې ها ضمیر زمکه تراجه دي ازمکه ته د ضمیر ضمیر راجه کول چې اندام مجازن دي که لکه عرب وی صام نهاره وې د فلان کې رز روزه نیولې ده الان کې رز روزه نه نیوي انسان روزه نیوي خدای انسان په دې رزق کې دی کنه د ظرفیت په جمانه نسبت چې کلام انسان ته وشي اول احتمال دا چې جلله نرس چې کوم ها ضمیر دی دا زائد دی د دې مرجع موجود نه ده خو رعایت د فاصلو معتبر په دې وجه راوړې دي ما معنا د من دی خان او باغ ذات باندې بنا چې د اسمانې پیدا کړې وي والارض یو قسم دې پزما کې باندې و ما او باغ ذات باندې توحاها چې د اسمه کې غړوري ده دلته اعتراض واردېږي هغه دا چې والشمس نواخلتر والسما پوری دا تمام قسمونه په غیر الله باندې دي په مخلوقات باندې دي عجیب خبره ده مخلوقات الله مخ کې کړو خپل ځان ورستو کو وما بناها وما طحاها نوم پکار دا چې الله باندې مخ کې قسم خورل شي په دې مخلوقات باندې رسو قسم خورل شي مظهری دا اعتراض نقل کړي جواب کې فرمایي چې دې ته لیکيږي د ادنانا اعلی طرف ته ترقی چاول الله قسم شمس باندې خورم او الله یې قسم دې زما په نفس باندې وما پاغ ذات ما سوا چې دا نفس برابر کړي دي دلې وجود ور کړي دي ددا اندامونه برابر کړي دي سترګې برابر کړي دي غوګونه برابر کړي دي لاسونه برابر کړي دي ګوتې برابر کړي دي دا ټول لس قسمونه شله وما یاد پوری تقوا اختیار کې او نافرمانی اختیار کې ځکه دا رمضان د نجات چره دا په اختیاري امور کې دی لہذا کافر چې کفر کې خپل په اختیار کې دی فجور په سروان دی مؤمن چې ایمان قبول کړي دی خپل په اختیار تقوا په سروان دی خان قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها دا اوس په طریقه د لوک نشر غیر مرتب د فجور او د تقوا تفسیر کیخه څوک چې نافرمانه پس روان شو دا خپل ځان ګنده کو او څوک چې تقوا په روان شنو دا خپل نفس صفا کړه قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شو هغه سره چې هغه خپل نفس پاک کو او د نفس پاکواله په څه دی په صحیح عقیده او په اتباع پیغمبر دا دو بنیادی اصول دي چې عقیده درست کی او عمل درست کی وقد خاب او یقینا ناکام کوم یا یقینا هلاک کوم من هغه چا د ساحه چې نفس ګندک دستاوی لیکي په ټولو ته خپل نفس پټ کړه د جنت د نعمتونو نه خپل نفس پټ کړه د دنیا د راحتونو د سکون نه خپل نفس پټ کړه او د الله د دیدار نه خپل نفس په پرده کې کړه او بیا دس ساوی لیکيږي هغه شی په ټول چې هغه په خاورو کې پټ شي کا کم یاد الصحف التراب کافرانو به سوچ کو چې دې بچي سره سو حکم که ساتم نو په ذلت به ساتم ام یدسو فی التراب یا به په خاور کې پټي او دا دسا چې دینو په اصل کې دسا سو دسا په اصل کې دس سو اخر کې چې کوم سین دی هغه په حرف علت سره بدل شو نو د صاحب کذب سمود بتقواها اذ بعث اشقاها تخویف دنیوی الله بیانین سورۃ اخره پورې الله واقعا ذکر کې د سمودیانو دغه پای کې یو اشقاو یو بدبخت وو هغه خپل نفس تباہ کړو خپل نفس هلاک کړو په دا کومه الله تعالی تذکرہ کې تکذیب کړو سمودیانو بتغواها په سبب د سرکشه داغو ازم با ازم با ساش کا کله چې پورته شو بدبخت داغو ازار ابن سالف انسانانو کې ډیر بدبخت دی کوم او باز داسې بدبخت دی چې داغو بدبختی آسمانی کتابونو کې الله ذکر کی پای کې یو بدبخت دغه دی یو پکې قابلو یو پکې ابو زمعو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې یو ابو جهل او بل فرعون ولید ابن مغیره او امی ابن خلف دا بدبخت خلق دنیا تراغلیو چا خپل نفسونه تباہ کړل او دا رنګ نمبر دوبو دا غوم خیال ساتای سورته قمر کې الله تقسیم کړو دوبو چې یو ورځ وا د او کې او بل نه سیده نه د قوم نو نه د نمبر خیال ساتو او نه د او کې خیال ساتو او بیا خاص کر داو خشون غوختم دوه صالح علیہ السلام ته ویل چې مونږ پتا ایمان راړو په شرط دی چې دا موږ د فلان کې ګټ نه خو باسي داوود مطالبه مطابق الله رب العزت د معجزې له ظهور ورکو فکذبوه فاقروها تکذیب یو کو صالح علی السلام بیا وستاسو مخونه سره شي او کله چې تاسو مخونه تور شل بیا به تاسو په عذاب کې گرفتار کیږئ درې ورځې وروسته هغه باندې عذاب راغی او عذاب هم داسې عذاب چې الله فرمایي فدم دمان لویا تبایی را وست علیهم په دومان ربهم رب دو بذنبهم په سبب د ګناهونو د دو فسواها ټول برابر پر په هلاکت کې ولا يخاف عقباها دې کې دوه احتمال دي یو احتمال دا چې واو عاطفه ده او دا عاطف ده په ځین باساش کا باندې چې هغه بدبخت را پورته شو او خې ګډکل ولا يخاف عقباها او دغه عمل د عاقبت نه نو خبر چې دا او خزو ګډوم دا خدای الله ناقه ده په ما باندې عذاب راځي دا انجام دا غنه نه یریدو یو احتمال دا دی په دې صورت کې ولا يخافو کې ضمیر راځي دا اشقات دا کافر ته او دویم احتمال نه چې ولا يخافو کې ضمیر راځي صالح علی السلام ته ولا يخافو او نه یری د صالح علی السلام عقبا داګه د انجام نه د قوم د تبعی د انجام نه نه یری د پروا نه و ولې ځکه هغه ته دین خو له پیغام رسول له انکار هغه کړو نو داګه د انجام پروا صالح علی السلام ته نه و ځکه د کافر د تبعی د پروا بسوکو کی اگر چې جاری او مالی نقصان شو ډیر انسانان تباہ شو او ډیر معلوم تباہ شو لیکن داګه پروا چې د صالح علی السلام نو کول او درې مه احتمال ده چې ولا يخافو زمير راجه دی الله ته رب راجه دی ډیر قومون الله تباکل د الله اس پروانه وا دلته کې خوف نه مراد پروا کو د الله پروانه وا دا وې د انجام امتیازات د صورت الله رب العزت دې صورت کې چې دینو د صالح علیه السلام د قوم د یو بدبخت تذکره وکړه اذیم په هغه باندې دمدمه راتل فدم دم علیهم دا رنګې دې صورت کې الله کریم تقابل وکم په مې د سلو رشیاو کې بسم الله الرحمن الرحیم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى دې صورت دا سورۃ الليل ویل کېږي وجدا چې دې صورت په لومړی آیات کې لفظ د لیل راغلی دی مکی صورت ته بل اتفاق مدنی آیتونه پکې نشته وي نزول اعتبار سره د صورت اعلی نه رسته دي نه هم نمبر صورت ته او مصحف اعتبار سره د صورت شمس نه رسته دي بهان نمبر صورت ته بیا تمام صورت محکم دی منسوخ آیاتونه به نشته دی او ربط د دې صورت ما قبل سره په یو سو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې تفریقه په اعمال صالحو کې او دیم دا چې مخکنی صورت کې د اعمال او تذکرہ او دې صورت کې الله د اعمال او تذکرہ کې فرمایي نسایکم لشتا چې تاسو عام تاسو عملونه چې دغه مختلف دي یو بل نه بیا داود صورت په دې صورت کې الله و فرق بیانې د اعمال صالحه او د غیر صالحه چې دې کې التفات ته خان بده کې تفاوت ته چې بعض خلک هغه دي چې هغه نیک اعمال کې او بعض هغه دي چې هغه بد اعمالو کې مبتلا دي بیا خلاصه د صورت صورت کې اور کو ده 21 آیتونه دي کلمات تعداد چې دین هغه 71 دي حروف تعداد چې دین هغه 310 دي د سعی مختلف تفصیل وی چې جواب قسم کې الله ویلو ان سعیکم لشتا چې تاسو عملنا د یو بل نه مختلف دي دا غي تفصیل وی پنځم آیات نه نهم آیات پوری بیا لسم آیات او یو لسم آیات کې تخویف دیم فسن يسره للعسران وما يغني عنه مال اذا تردى بیا اور بسیط دو لسمایات کې او دیا لسمایات کې ترغیب دی بیا سوال لسم بن لسم شپاره سمایات کې تخفیف او اخروی وي او بیا ولسمایات نه اخلي اجتماعات پورې بشارت اخروی گئی واللیل اذا یخشا قسم دې پښپې باندې کله چې راشي یا کله چې پټ کې ارشم ونار او قسم دې پرځي باندې ذات تجلا کله چې روخان شي یا کله چې ښکار کې ارشم لیل او نهار کې فرق دی لیل چې دنو پای کې تیری نهار کې رڼایي دا رنګ نارینه او زنانا مذکر او مؤنث کوم فرق دی جواب قسم سره مناسبت راځه ان سعيكم لشتى چې تاسو اعمال کوم فرق دی تاسو اعمالم د یو بل نه مختلف دي ان سعيكم يقينا امرنا تاسو لشتا جمع د شدید ته مختلف دي یو بل نه دا اختلاف په اعتبار د خیر او د شر چې بعض اعمال چې د جنت کې او بعض اعمال د جهنم کې لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل الناس یغدو فموبقها فبائع نفسه فموبقها وموبقها هر سړی سار کی د څوک په دین باندې ځان خرسي او څوک په دنیا باندې ځان خرسي نو دا اختلاف چې په اعتبار د اعمالو دا د خیر او د شر په بنیاد باندې دی چې څوک د خیر اعمال کې او څوک د شر اعمال کې یو معنی دا دغه معنی دلته کې بهتر ده یا ان سعیکم لشتن لشت اساس اعمال مختلف دي په دې کې څوک سخت اعمال کول شي څوک سخت اعمال نشي کولای څوک نرم اعمال کوي هر چې دی هغه سړی آتا چې الله حق ورک او دیمه خبر دا او تقاو یری د الله نام او درېمه خبر او تصدق بالحسنى او تصدیق کو د خسته کلمې درې صفات الله ذکر کړل اعطا د الله حق ورکړي دیم دا وتقام او يرد وصدق بالحسن او تصدیق کړي د خسته کلمې حسنا نه مراد کلمه د توحید ده او یا حسنا نه مراد چې جنت ته لیدل نه ده دنیا کې داغي تصدیق کړي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغي ترغیب ورکړي دا درې صفات الله ذکر کړل جمهور مفسرین لیکي چې مراد د دین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او بلال رضی الله تعالی عنہ یې اغستیو دومه ابن خلفنا او بیا آزاد کخه نو آتانا مراد چې د کافر حق ورکول داغه چې کوم حق او د بلال قیمتو هغه هغه لور کخه دلیل دې په خبره چې مسلمان د کافر معلوم نه ځای کې ګورې ښا دا خو د کافر خویو چې مسلمانانو مال به ځای کو یو صحابي چې دین یو کافر باندې تور جوړ کړي و نه یو کافر یو مسلمان باندې تور جوړ کړي و دا کافر تور واغست اولاد او دی مسلمان ته وی چې تاسو په آخرت باندې یقین شته کنه یا زما یقین شته څنګه دنیا کې ما سره مال دی دا څه په جنت کې ما سره مال وی د توري قیمت به تعالی تکرا کوم دا د کافرو خویو مسلمانانو مال به ځای کاو مسلمان د کافر مال نه ځای کوي اگر چې ابوبکر صدیق په مې ابن خلف باندې زرورو خو بیا هم هغه د بلال رقم ورکړه د بلال هغه پیسې ورکړي بعض روایتو کې راځي چې یو غلامي ورکړو او سیو سره درهم ورکړو نو آتا نه مراد ورکول حق د کافر چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امی ابن خلف دا کافر حق ورک ولی ورک زکه وتقا یرید د الله نه او بل نه چې وصدق بالحسنى بلال زکه آزاد کوم چې د تصدیق او د جنت چې الله مال په دې عمل باندې جنت راکې خان او بعض علما لیکي چې اعطانا مراد ایمان راوړل دي وتقانا مراد اعمال صالحان او دغه رنګ اخلاص وصدق بالحسنى د اخرت د زندګۍ تصدیق کول فسنيسره لليسرى الله بشارت ورکې ابو بکر صدیق له فسن یسره زردا چې آسان به کوم د تعالی را د آسان نه مانه دا چې جنت تل آسان دي د تبا آسان شي او آسان زګه دي چې الله د ته آسان کړی دي کنه دا آسانی د الله طرف نوام په دغه وجه الله کریم یسرا ویخه او اسانی څه ته ویل کی د ایمان توفیق ورکول او بیا علم نصیب کول بیا دا غین رستو عمل نصیب کول او اخلاص نصیب کول دا ټول خبرې دي چې الله چاته نصیب کیند د جنت لار آسان شو واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى دغه په مقابله کې بل کس ته چې داغه عمل برباد دی خان ظلم کون کې دی نو بخیله چې د آتاف مقابله کې شو او واستغنا چې د امداد او تقاف مقابله کې شو او وکذب چې امداد صدقه مقابله کې شو واما من بخیلام او هر چې دا کس چې بخل کړي دي بخل نه مراد دا چې کلمه هم نه ویلا ځکه لوی بخل دغه نه چې کلمه نه وي ښا الان کې اسانه کلمه ده مختصر کلمه ده ستاسو ژوند کې به انقلاب راولي اطمینان او تسلی به درته نصیب شي لیکن د بخل کون کې د مراد دین او مې ابن خلف دی واستغنا وزانه بے پروا ک بے پروايي دي ته لکه چې یو کار کې مشغول شي ابل نه بے پروا شي نو مراد د دینه د دنیا په کارونو کې مشغوله کېدل لیکه د دنیا دا شغل دا به تا د کلمې نه محرومه کوي دا تا د موز نه محرومه کوي دا به تا د اعمال صالحو نه محرومه کوي او دا شغل به تا د آخرت د نعمتونو نه محرومه کوي دا وجه چې قران کې الله زې په زمن تزهید من دنیا بیان کړي چې ځان د دنیا نه بیرغبت کړي دنیا کې ننو زما بقدر ضرورت دنیا سره تعلق ساتایم چې د الله عبادت کول شي ظاهر ده چې د الله عبادت پته کې دنیا کې دی کنه بل ځای کې خو نه دی نو په قدر ضرورت خوراک او اسکات کوي تعلق دنیا سره ساتي خو لیکن دا دنیا زړه ته کوزوي مخه زړه کې د الله محبت ساتي زړه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت ساتي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا ملعونه وملعون ما فيها دنیا ملعونه ده او هغه تمام سيزونه چې په دې دنیا کې اندام ملعون دي مگر ذکر د الله ملعون نه دی و ما والاه او هغه سيزونه چې تا د ذکر د الله یادې او حدیث کې راځي اخر کې پیغمبر فرمایل چې عالم او متعلم دا ملعون نه دي خودن کې د قران زده کون کې د قران دا ملعون نه دي زګا دوی د دنیا حقیقت معلومي د دنیا حقیقت څه دی مرداری په دغه بنیاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مردار او کتان ډیران کې پرتا و نو ته فرمایل چې دا مردار مالک ونی ورزولې ده صحابه یا رسول الله مونږ ته خلم نشته خبرداري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا مردار مالک زکه ورزول دا چې د دې هغه سره قدر نشتی نبی او فرمایل دا تمام دنیا مردار ده تمام دنیا امی ابن خلف چې دینو د دنیا په وجه باندې د آخرت د نعمتونو محروم شو ځکه ځان دنیا کې مشغوله کړ ظاهر ده چې انسان خو یو شغل قبلې دوانه شغل خو نشي کولای واستغنا ځان به پروا کو وکذب بالحسنى انکار د قیامت او تکذیب کړو د جنت یا بالحسنى نه مراد لیکن رسیدلو اعتبار سره چې الته کې بیا لار جهنم ته سختی الته کې لکه برا فسنیسره لليسرا یسرا نه مراد چې په اعتبار در رسیدو ځکه جنت ته رسیدل خوشحالي ده لار د جنت خو ګرانه ده وما يغني عنه ماله اذا تردى کده دا وی چې زما اولاد دی ما سره پیسې دي ما د هلاکت نه بچ کی الله فرمایي او فایده به نه ورکی د تا مال د دوی ذات رد کله چې دی غورځيږي کله چې دی چرته غورځيږي یقینا موږ باندې شته دی للهدا د هدایت پیغامات او رسول اعلی دلالت وجوب باندې کین لیکن دلته کې تفضلی دی خان حق تفضلی دی ایجابي نه دی زکافی نفسه په الله من څه شی واجب نه دی د آخرت خوشحالي زمونږ په اختیار کې ده او د دنیا خوشحالي زمونږ په اختیار کې ده نو زمونږ هدایت به قبلوي نو تاسو تمام آخرت کې جنت ملاويږي او دنیا کې به عذاب نه بچ کیږي یو احتمال ده چې لنا لنا الاخره اخرت نه مراد پیدا کول د اخرت دی او یا چې د آخرت نه مراد خوشحالي د آخرت غمونه د آخرت دا زمون په اختیار کې دي خوشحالي د آخرت چې دین هغه جنت دی غمونه د آخرت چې دین هغه جهنم دی هر کله چې دا زمون په اختیار کې زمون هدایت قبول کې چې د غمونو نه بچ شي دا رنګ اولاکم دوه احتمال دي یو احتمال ده چې اولا نه مراد دنیا پیدا کول د دنیا زمون په اختیار کې دي په دې باندې فنا را وصل دام زمون په اختیار کې دي لہذا دنیا کې دومره مستغرق کېږم چې تاسو د آخرت نه غافل شئ نو په دنیا کې هدایت هم زمون په اختیار کې شو کنه زمون هدایت قبول کړي چې د عذاب نه بچ شئ نه به داخلي کې هغه ته مگر زیات بدبختان زیات بدبخت معنا ما اخلا کله بیا مرجع استدلال کې خاص لا یزر مالی مان ذنبن چې جهنم الله تیار کړ دې زیات بدبخت د پاره چا کافر دي لہذا چې کوم شکی دي مجرم نافرمان مسلمان دي نو دې به جهنم ته نه ځي دا دا هو عقیده ده ولا یزر مالی مان ذنبن یو تن چې ایمان راوړی دی هغه نه چې دې ګنا zarar نه ورکی لکه څنګه یو تن کافر دی او هغه نه نیکی پیدا نه ورکی کنه دا رنګ مؤمن نه چې دې ګنا zarar نه ورکی دیو جنا تفسیری مظهری کې قائسنا الله پانی پتی رحم الله فرمایي چې اشقا اسم تفضیل دی ولیکن فمانه د اسم تفضیل نه د مان د شقی دی ښه قران صفت مشبهه ده د مقصد لپاره چې شامل شي دواړو ته کافر ته هم شامل شي او چې کوم مسلمان فاسق دی هغه ته هم شامل شي چې هغه شکی دی ښه یو احتمال دا دی او دویم احتمال دا چې اشکان مراد چې اسم تفضیل دی زیاد بدبخته زیات پرهیزګار مراد دینه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی تمام مفسرین لیکي چې دا صورت نازل شوه بار د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ابوبکر صدیق ډیر لوی انسان دی په دې اتفاق د علماو دی چې د انبیانو نورست لوی مقام په انسانانو کې هغه د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی روافض د دې انکار کوي وایي زه بتاو ست حدیث خیم د علی سے بخاری کې مکرر روایت ته د علی سے زوی دی محمد ابن حنفیان رحمه الله حنفیه چې وایي د علی سے تبر وا فاطمه چې وفات شو علی سے بیا حنفی سره واده کړو محمد ابن حنفیه د علی سے زوی دی هغه فرمایي چې ما خپل د پلار علي صاحب نه تاسو کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نورست مقام د چا دی بما ته وی چې ابوبکر صدیق دی رضی الله تعالی عنہ بیا ما تاسو کو چې ابوبکر صدیق پسې مقام د چا دی نو علي صاحب فرمایل چې عمر دی رضی الله تعالی عنہ محمد ابن حنفیه فرمایي چې ما ورپسې داونه چې عمر سے پسې مقام دی چا دی الله اکبر ځکه عمر پسې پسې خو مقام بیا دو عثمان غنی دی کنه ایما تاسو کې چې ستا مقام چا پسې دی ستا مقام نو علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زه یو مسلمانم د مسلمانانو مسلمان دا هم ډیر لوی مقام دی ښه چې وطن صحیح ولګي د مسلمان نو الاتقا جمهور مفسرین لیکي چې مراد د دین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او زیات تقوادار هغه مسلمان دی چې داغه په ژوند کې بالکل شرک نه ښه نه شرک اصغر وي او نه شرک اکبر وي نه شرک جلی او نه شرک خفي وي الذين اغايوتي ماله يتزكى چې ورکه خپل مال د بلال رضی الله تعالی عنہ د آزاد اولو د پاره یتزکا دې د پاره چې ځان پاک کین معلومه ده شو چې چې مال چې په صحیح مصرف کې خرج کین دې سره نفس پاکي خم د جهنم د عذاب نه پاکي د دنیا د عذاب نه پاکي د الله د قهر او د غضب نه پاکي علماء لیکي چې الذي يؤتي ماله مراد نو بکر صدیق دی او د بلال رضی الله تعالی عنہ د آزادولو د پاره مال ورکړیو چاله ورکړیو اشقال امی ابن خرف نیوتی مبدل منه کا او یتزکا چې دینو داګه نه بدل استعمال کا وما لأحد عنده من نعمة تجزى دا یو الزام جواب دی چې هغه کله یو کافر امی ابن خلف هغه الزام دا چې ابوبکر صدیق بلال آزاد کې دي شي چې دوم بلال سے احسان په ابوبکر صدیق باندې او هغه احسان د ختمولو لپاره بلال آزاد کړي دا خبره کړې وخه الله د آیات راولې ګوماله احدن او نشته ده هیڅ چالرام احدن نه مراد بلال دی یا نور هغه غلامان چې بکر صدیق آزاد کړو انده پاغمانه من نعمتن سه احسان تجزام چې داګه بدله ملاوي دي شي نه نه اس احسان نشتی الله دې صورت کې د اعمال مقبوله او غیر مقبوله په درمیان کې فرق بیان کړه او دا رنګ د مؤمنو او د کافر په درمیان کې چې کوم صفات دي دای په درمیان کې الله فرق ذکر کړ بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلام سورۃ الزحال منی آیات کې لفظ زحال راغلی د سورۃ فجر نه رسته نازل شوی دی یو لسم نمبر سورۃ نزول اعتبار سره او مصحف اعتبار سره چې د قران 93 نمبر سورته د سورته لیل نرستو او بیا ربط د دې ما قبل سره په یوسو وجوه دي اول دا چې مخکنی صورت کې ابوبکر صدیق له تسلی وخه ولا سوف يرضى دې صورت کې الله تسلی ورکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فترضى ولا سوف يعطيك ربك فترضى بلنا چې مخکنی صورت کې هم د لیل تذکرہ والله رضا یخش دې صورت کې والله د لیل تذکرہ کې والله رضا سجا دا د صورت تسلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بیا خلاصه د صورت یو لس آیاتونه دی یو رکو ده کلمات تعداد چې دی نو هغه 40 دی حروف تعداد چې دی نو 172 دی بیا به دو شواهد الله ذکر کی په داوی د صورت باندې او دا دو شواهد چې نو حقیقت کې به دو قسمونه رومنی آیت کې دویم آیت کې بیا دریم آیت کې دا جواب قسم دی بیا سرلوم آیات کې پنځم آیات کې بشارت ته الله یې قسم دې زما په وخت چاش باندې یا ذکر د جز مراد ته پورا راز دا قسم دې زما په پورا راز باندې والله یې دا سجا او قسم دې پښپې باندې دا سجا کله چې راشي سجاب مند زهبان یا سجاب مند جا کله چې ذهب لاړ شي کله چې راشي او یا کله چې تیر راولي ما ودعک ربک ما قلام جواب قسم دی بخاری اور مسلم کی روایت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار شو پاسې دوه طاقت نه یو زنانه دا چاغي وی چې محمد شیطان پرېخ نعوذ بالله او باز روایتو کې راځي چې وਹੀ بند شو الله دا صورت راولې اصل کې وਹੀ بند شي په سوا خلاف اولا کار باندې مکی مشرکینو د يهودو په لمسه تپوس کړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو یو څو خبرو اول دا چې درو حقیقت څه دی دیم تپوس دا چې درو قرنین څوک دی او دریم دا چې اصحاب کهف څوک دی دا درې سوالاتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلو جی بكم غدن ولم يقل ان شاء الله سار به جواب درکوم ان شاء الله یې ورکم الله دا بیا وਹੀ بن شوخه دا خلاف اولا کار بعض روایتو کې راځي چې صلیخ رضی وਹੀ بن و بعض روایتو کې دولس رضی بعضو کې درې رضی راځي والله دا صورت راو لګو او قسم یې خوړ په دوه شذونو باندې یو قسم په وخت د چاش دویم قسم په شپې اشاره کې دي خبره د زمان نبی کله تیری او کلام رڼای دغه رنګي زمان نبی کله به وحی راځي کله به بنديږي ورپسې فرمای ما ودا کرب کوما قلا جواب قسم دی ما ودا کانی پرې خېتم ربک استعرب وما قلاونتا نه بیزار شوه دې ودا کې لیکيږي یو ملمر رخصتول چې تی سنبال کین به رخصت کې چیزا زمان نبی ته الله پرې خې نه وما قلا کان رعایت د فاصلو معتبر دی او جن قلا نه رسو ضمیر منصوب حذف دی قلا لیکيږي پر خودل بیزار کېدل تعلق ختمول وللآخرة خير لك من الأولى او الله چې وਹੀ بن کړي و دې کې اصل مقصد سو چې ته پریشان شې او داغه پریشانې بوجمان دي تاسو د آخرت خوشحالي ملاوي شي دیو جن الله بشارت ورکی دو آیاتونو کې سلام آیات کې او پنځم آیات کې او خامخ آخرت خیرون ډیر غره د زمانه بي لکه تا د بار من الاولى د دنیا نام هر کله چې آخرت بهتر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاره دیو جنا پیغمبر په دنیا کې فقر اختیار کخم ځکه آخرت نور خکېږي په دې چې دنیا کې وطن د فقر ژوندۍ تیر کی سم تکلیفونه چې دنیا کې راځي دومره آخرت خکېږي نو ترجیح چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقر لور کې دا پدې چې آخرت خوشي نو آخرت نه مراد چې ده برزخ دی او آخرت دواړه او اولانه مراد دنیا ده معنا دا چې هر رستنه ژوند زمانه بیا هغه وستا د مخکنی ژوند نه بهتر وي نو د دنیا د ژوند نه رسو د برزخ ژوند دی کنه زما نبی د برزخ ژوند چې طالب لري د دنیا د ژوند نه بهتر دی او بیا د آخرت ژوند چې نه د برزخ د ژوند نه بهتر شو ځکه هغه رستنه دی کنه نو اشاعت علما دغه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند چې دی نو هغه برزخی ژوند دی هغه دنیوي ژوند نه دی مهند کې لیکلي دي چې حیاته فی قبره الشریف حیات دنیویه لا برزخیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیات چې دین په قبر کې دا دنیوي حیات ته برزخی نه دی یو تن چې د برزخ د حیات نه انکار کوي اقوال وګوره د فقهاو دا اصل عبارت او دا اصل قول د خلیل مسارنپوری سره نه دی دا خلکو د ځان نه دنه کړي دی جنا نسخه بدلیږي را بدلیږي کله یو شانتی نسخه کله بل شانتی نسخه زمون په خلیل احمد سالنپوری رحم الله باندې بدګماني نشته زمون په مشایخو کې دي خدای رسنو خلکو تلبیس کړي دي عبارت یې ګډوډ کړي دي امون د رشید احمد غنگوهی رحمه الله په نقش قدم روان یو هغه خپل کتابونو کې لیکي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برزخ الته چې کومه ژوندۍ ده نه د برزخ ژوندۍ ده او یوازې خلیل احمد سالمپور رحم الله نه دی بلکې په سونو حوالی دی موږ سره فتاوا دارلوم دیوبند کې لیکیم چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم الته کې چې کوم ژوند دی نو دا دنیا برزخی ژوند دی فتح الملهم کې لیکي شبیر احمد عثماني رحمه الله چې حالت کې کومه ژوندۍ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوغه برزخی ژوندۍ ده او دا غرانګي بیان القرآن کې لیکي اشرف علی تنوی رحمه الله چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندۍ چې کوم دا نوغه د برزخ ژوندۍ ده هغه د دنیا ژوندۍ نه ده زکه د دنیا ژوندۍ انک من یتر سره ختم شوه هغه موت سره ختم شو الته کې کومه ژوندۍ ده نه د برزخ ژوندۍ ده او د برزخ ژوندۍ هغه اعلی او ارفع ژوندۍ ده د دنیا د ژوندۍ نه لکه دلته الله فرمایي ورلآخرته خیر لک من الاولى ورستنه ژوندۍ زمانه به تعالی په ډیره بهتر ده د دنیا د ژوندۍ نه او بعض علما لیکي چې مراد د دینه ورستنه حالت ته ښه یعنی هر دوه مرز انا بیا غو د مخکنه رزي نه بهتر وي په دنیا کې ځکه صورت مکی ده او حالات ډیر سنگینو کافرانو زیتونه ورکول تکلیفونه ورکول کله چې دا فتح شل نور دینه بم فتح شي تمام نعمتونه د دنیا د برزخ او د آخرت مراد دي او یا چې یو تی کنه مراد مقام د شفاعت ته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت مبارک ډېر پریشان و کله و پیغام راغی چې الله بس نیم امت وبخي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې هم نو خوشاله په دې خوشاله او چې ټول وبخل شي الله د شفاعت احکامات راولېګل فتر ذا چې تبر رضا شي علم یجدک یتیمن فاوا مخکې ویلو چې ولا سوف يعطيك ربك اوس دی آیات دی آیاتونو کې الله د نعمتونو تذکرہ کوي او دا غ نعمتونه دي چې د نبوت نه مخکې وکړه آیاتینی منتل یتیمن یتیم فاوا تعالی زیدرکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار چې دین بعض علما لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نمخ کې وفات شو او بعض علما لیکي چې روس وفات شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یتیم وخه الله ول زی ورک فاواتا نه زی درک ساده تر پکور کې ابو طالب پکور کې هغه تربیت وکړو ورکه به کو تر دې چې نبی شو یا فاوا تعالی زید درک په مکه کې یا په مدینه کې تعالی زید درک یا فاوا دا سزه چې ستا امت ته پارځه کې زې ملاو شو په تمامه دنیا کې بستا امت یان وی ووجدک ضالن فهدا دا آیت کریمه د مشکلات القرآن نه دی د جنت د لارې نه خبره وي اجمالی ایمان نه پیغمبر خبردار وو لیکن تفصیلی ایمان هغه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر نه وو دا دلیل په دې خبره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مونږ نه دی عالم الغیب خو هغه ذات چې هغه په ماکانم خبرداري او ما یکونم خبرداري تی بیا منتر نه خبره فهدا تعالی خبر درکم تفصیلی ایمان نه ته خبردار کړي پتا باندې کتاب راولې قرآن راولې او بل معنا دا چې زوالن محبت کوونکې وجدکا تی بیا منتر زوالن دی یعقوب علیہ السلام نسووی یعقوب علیہ السلام ته چې قسم دی په الله ته خو په هغه زور محبت کې پروت دی د یوسف او دا رنګ ان ابان لا فی ظلال مبین زامن ویلو چې زمون پلار چې دی دا پاغم اخکار محبت کې ډوب دی او الزام چې لګولې وو د مصر زنانو په زلیخې باندې او هغه ویل چې نه لنرا حافظ ولا مبین یقینا موږ وینو زلیخان چې دا خو په محبت ښکارا کړه سورۃ یوسف د دې درې آیاتونو دا خبره ثابتېږي چې زلال مان د محبت ته دلته کې زوال نماند محبت اصل کې زوال رکیدون کې کس چې هغه رکشي دا الله په محبت کې تو رکوي او دا الله محبت دې لټاو فهدا نو تاسو د الله محبت نصیب شو او د الله محبت څه دی تی په تمام انسانانو کې لوی وګرځولې خاتم الانبیاء وګرځولې پریشانی چې قوم ته هدایت څنګه ملاويږي په دې زمانه به د قوم په هدایت کې ته حیران وې فهدا تعالی خبر درکم چې ستا قوم به ایمان راړي پتا مونږ لري خلکو ایمان راړو او یا ځوانن په معنا د تنها منفردن دا اوس بیان د شکر د بدریو طریقو هر چې د یتیم زمان نبی فلا تقرا غت کو سکیګم ځکه تم یتیم وی او اما سائل فلا تنهر دانه شکر د دویم نعمت ته اوجه د کزوالن فهدا سائل نه مراد چې زوالن دی دا خبره کس ته تانه تپوس کینو فلا تنهر رټایمام تانه تپوس کی خازن لیکي چې سائل نه مراد طالب العلم دی د علم طلبګار دی تانه د مسلې تپوس کی ځکه الله حکم کړی فصل واهل ذکر ان کنتم لا تعلمون علماونه تپوس کوي د لوی عالم کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی زمان نبی کتان یو مسلې تپوس کوي دینی مسله نه فلا تنهر غیر تمام یا سائل نه مراد د دنیا سائل دی تا نه څوک سغواړي بيزي غواړي یا او خان غواړي احادیث کې دا تذکرہ بیا شته یا تا نه مال غواړي رټا ما ورکوام واما بنعمت ربک فحدث اور چې دې په نعمت در رب خپل فحدث بیانوام چې کوم نعمت در باندې الله کړې نو دا بیانوخه هغه کار کوه لوی نعمت چې دین او قران دی هغه نزول قران دی نو حدیث نه مراد حدیث بیانول دي ځکه د قران تشریح چې دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دي امتیازات د صورت احوال سابقات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې صورت کې بیان شول دا رنګ احوال الله قوم بیان شول خصوصی تسلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې بیان شو بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك دې صورت ته صورت انشراح ویل کیږي زاد المسیر لکی مکیتن بالاجماع مکی صورت د مدنی آیتونو پکې نشته دی د سورۃ زوحان رسې نازل شوه دولسم نمبر سورۃ ته نزول اعتبار سره او بیا ربط ما قبل سره په یوسو وجوه دیم اول دا چې مخکنی صورت کې بیان د تسلی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نو دې صورت کې الله بیان د تسلی کوي اول نه چې مخکنی صورت کې نامه د سلاسل لا ذکر کړیو دی صورت کې ملای نامه د سلاسل ذکر کړي علم نشرح دور پسې اوزانن کوي زرک دور پسې ورفانا لک ذکر مانا دا چې مخکنی صورت کوم تسلی او دی کوم تسلی ده مخکنی صورت کې مینامات ثلاثه ذکر شل دي کوم مینامات ثلاثه الله ذکر کړي مخکنی صورت کې هم دی اعتراض جواب وو چې کافر وي محمد رب پرېخ نوم دی صورت کې هم د کافرانو دی اعتراض جواب دی هغه چې د ملګری چې د فقیران دي د دغه ربط په جوانی اللبا فی علوم القرآن کې لیکي ابن عادل رحم الله چې دا دواړه صورتونه یو دي خان دیو جنا د بازي علماو نه دا خبره منقول ده چې دې دواړو صورتونو په درمیان کې بسم الله نه وایي خان ځکه مزامین د دې دواړو صورتونو یو دي امام طاووس رحمه الله دغه رنگ عمر بن عبد العزيز رحمه الله بارک لباب کې لیکین چې دې دواړو چې دینو دا دواړو صورتونه به یو غنل د دې په درمیان کې به فصل نه راوست بسم الله سره لیکن جمهور مفسرین لیکي چې ولای سکه ذالک دا خبره داسې نه ده د دې دوه صورتونو په درمیان کې لفظانو فرق دی مانانو فرق دی خان لفظان فرق دی چې مخکنی صورت کې قسمونه او دې صورت کې قسمونه نشته دی دا لفظان فرق شو دویم پر ادا چې مخکنی صورت کې چې دینو صيغه د غائب ذکر وي او دلته کې صيغه د متکلم ذکر ذکر دي علم نشرح یار بسی غوزانا ورفعنا صيغه د متکلم دي اول دغه صيغه د غائب وي نوم دیتا معنوي فرق او دا لفظا فرق شوخه او معننم فرق شته دي هغه دا چې مخکې چې کوم انعامات ذکر شوی دي هغه د دې صورت د انعاماتو نه غیر دي ښه لہذا بهتر دا چې دا صورت فاصل صورت د مخکنی صورت نه جدا صورت ده داغي په سر کې هم بسم الله دې په سر کې هم بسم الله وای خل داوود صورت تسلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رسالتن او امت تبع تبان تسلی وی بیا خلاصه د صورت صورت کې آتا آیاتونه دی او رکو ده کلمات تعداد چې د 27 دی چې ستا په سینه کې موږ نبوت یې خېده چونکی ابتدایي صورت ده نو تذکیره بعد نبوت وی خان بیا رسو چې ده تذکیره د رسالت بیا شروع شو دیو جنا جمع الوسائل کې لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سرور کال نبی وو بیا چې رسالت ورته ملاو شو تاسو اورئ کنه او کته دا عطف نه سې کیږي ځکه نشرح چې دینو مضارع و نبای مضارع نه ولم بو جمانه هغه ماضی شي و دا عطف د ماضی په ماضی باندې شوخه هغه کوم استفهام دی نو دی کوم استفهام دی او بوج نه مراد چې بعض علما لیکي چې اجتهادي خدای مراد ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بعضی مواضعو کې اجتهاد کړی دی اول ته کې خدای شی و الله تعالی خدای معاف کړی نه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك سر دویم کوله چې وزر نه مراد بوج د وحی دی خان ظاهر چې وਹੀ برداشت کول دا هو ګران کارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باوجود د دې چې جمع باو او کله به چې وਹੀ راتلنو خلا به پیراغ لخم دا لوی بوجو تاغیز د کولم ګرانو بیا رسولم ګرانو زکه چې وਹੀ رانه دا وس خلکو ترسه کنه او خلک تاسو کې د مسلمانان دي ټول کافران دي دا هغه بدره دي برداشت کول دا هغه الزامونه تهمتونه کله شاعر کله مجنون کله لیونه ویل دا جدا بوجو نو معنا دا چې بوج باندې بوج الله فرمایل وزان ان کوي زرک او سپکړې مونږ ستابوج رفت رفتا قران نازل دو په 23 سال جون کې د رسالت په 23 سال جون کې چې ډېر مسلمانان شل ډېر لوی خلک مسلمانان شل دا بوج الله سپک دریم قول مراد دوی زرنه چې تکالیف شرعیه دي خان مسکول روجنی ول جهاد کول تبلیغ کول دا تکالیف شریعه بوجو الله ورته آسان کو الذي انقذ ظهرك هغه بوج چې استعمالای ماتول ورفعنا لك ذکرک درم انعام ورفعنا او بلند کړه دې مونږه ستا یاداش ذکرک نه مراد دا چې تعالی مون ختم نبوت درک دا لوی ذکر دی خان نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تا ته مون ختم نبوت درک آدم علیه السلام ډیر بچی دي لیکن پاغه تمام بچو کې د ختم نبوت اعزاز تا ته ملاو شو یو قول دا دی دیم قول دا چې ذکر کنه مراد چې کوم ذکر د الله تذکرین ال د کې د محمد تذکرای ګوره کلمه کوم لا اله الا الله پس محمد رسول الله لکی اذان کې چې ګورې شهادت لا اله الا الله پس شهادت محمد رسول الله لیکي آسماني کتابونو کې کوم ځای کې چې د الله تذکرہ الته کې د رسول الله تذکرہ دا رنګي مقام د اطاعت قران کې الله ذکر کوي اطیع الله و اطیع الرسول دا الله تذکرہ ده رسول الله تذکرہ ده یا مقام د رضا مراد نو العسر العسر په دوړو مقاماتو کې معرفه ویخه قانون دا چې معرفه چې معرفه معاد شي نو عین اول ویخه اشاره دې خبره دا چې سختې به یو وي او نکره چې نکره معاد شي نو غیر اول وي اسانتیا به ډبل وي دنیا کې به ومي په آخرت کې به ومي فاذا فرغت کنا چې ته فارغ شې د دنیا د کارونو نه نو فنصب بیا د الله دین په لاړ خلکو تر سوا یو مان ده ځکه فنصب وی لیکيږي تبلیغ د پاره ودرېدل د بوتانو تذکر الله کی کنه نصب لئن تنصب وتعبد هغه ما ادرول کېدل بیا به عبادت کو نو فلسفه نه مراد ده چې ته دعوت د پاره ودرېږه ځکه په ولاړه چې کوم دعوت وي نو هغه ډېر باثرې ښه په ولاړه چې کوم دعوت وي راي کې د متکلم همت ته اشاره کوي چې ګوره دې په ولاړه د الله دین خلکو ته رسی ځان په تکلیف کې کړې دي او خلکو ته د الله دین رسی یو معنی ده دیو معنی ده فیضا فرغتا کله چې ته د موز نه فارغ شې نو فنصب بیا دعا غواړه نو دا دعا غوښتل ګوره سفر یا واجب نه دي مستحب عمل دی ځکه دعا یو واجب دعا ده هغه په فاتحه کې مونږ یې دینه صراط المستقیم دویم سنت دعا ده چې هغه موږ د درود شریف نورستي وایو ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه دا سنت دعا ده د دین علاوه خپل د ضرورت د بار دعا غوښتل هغه ته مستحب دعا ویل کیږي نو په دې به لزوم نه کې کله پرېږده د فرض نورستو علما لیکي چې تعلیمن کې امام دعا غواړي چې دعا وي جهرن دې مقصد د پاره چې مقتدیان زده کی لیکن کله چې مقتدیان واغ دعا زده کړن بیا به جهر نه کیخه دا دعا سره لازم نه ده کله پرېږده دا علماء دیوبند خپل کتابونو کې دا مسله لیکلې ده یا فیضا فرق تا کله چې ته فارغ شې د دنیا د کارونو نه فن صاحب بیا دین کې مهنت کا کوشش کا دا یو ادب شو د شکر ادویم ادب فرغب الی ربک فرغب خپل رب ته رغبت کوا په عبادت کې بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين سورة التين د سورة البروج نرسته نازل شده 28 نمبر سورة ته مکی سورة ته او رمت ما قبل سره په یوسو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې تیزی په دعوت کې اوس دې صورت کې الله مقصد بیانې د تو د دعوت چا توحید دی خان اول نه چې مخکنی صورت کې د انعامات تذکرہ داوا د صورت اثبات د توحید د او تشجیع ور کول په تبلیغ باندې بیا خلاصه د صورت اتا آیاتونه دي یو رکوم کلمات تعداد چې دین هغه 34 دین یاسینین چې تک شین دی وهذا البلد الامین او قسم دې په دې کلی چې امن والدین درې شذونه باندې الله قسم وکړ علما لیکي چې په دې درې واړو آیاتونو کې ذکر د مکان دی خو مراد نه مکین دی ښه ذکر د مکان مراد نه مکین وتین مراد مقام دې د دعوت د نوح عليه السلام چې هغه بیت المقدس وخه او زيتون نه مراد چې دی نو مقام دې دعوت د عيسى عليه السلام چاہے ته مقام صخره ویلې کی یو غټه وا هغه به درېده د الله دین به خلکو ته رساو او اوس دی وخت سره عیسایان چې داګه تعظیم کوي او د بیت المقدس تعظیم پرې کړي اداغینه غیر چا پیره طوافونه کې هغه د سجدي لګي مقام صخره اداغه رنګ یو تور چې دینو مراد دینه مقام د دعوت د موسی علی السلام دی بهترین عمر او دغه رنګ هر اندام خپل په ځای باندې خوبصورت انسان الله پیدا کړی یو تن که قسم وکړي چې انسان خسته دی د حانس نه دی ښا اگر چې یو تور انسان ته وایي یو بیډول انسان انسان دی بد شکل انسان دی دا مبارک وي چې د خسته قسم دی په الله باندې د حانس نه دی ځکه هر انسان خسته دی اگر چې تور دی اگر چې بد شکل دی بے ډول دی مطلق انسان الله خوبصورت پیدا کړي ادم کوله چې په احسن تقویم نه مراد چې خسته فطرت چاہی تا فطرت د توحید ویل کیږي ځکه هر انسان الله په فطرت د اسلام پیدا کړی لیکن مور بلار تبا کی ثم رددنا واسفل سافلین دې کې تخویف دی الله بیا موږ دې رستو کو اسفل سافلین لاندې د لاندو نام ځکه اسفل لاندې ته لګي کنه فی الدرک الاسفل من النار منافقین چې انده بدن جهنم لاندې ویخ کی نو اسفل سافلین مراد الى ارزل العمر ناکار عمر ته الله دی واپس کیخه خوبصورت دی سرمنې څومره خوبصورت لګي لیکن آخري عمر کې هغه خوبصورتي د سرمنې ختم شي بیا دا ظاهري خوبصورتي ده او باطنی خوبصورتي چې ده هغه طاقت د اندامونو دی هغه طاقت هم بیا ختم شي کمزوري عمر ته لاړ شي یو قول دا دی دیم قول دا چې سمرد نا اسفل سافلین مراد جهنم دی الله دې پیدا کړو په خ فطرت باندې چې هغه فطرت د اسلام لیکن هغه فطرت د ځایک اخر دا چې جهنم تلاړ نو په دې صورت کې بیا انسان نه مراد امی ابن خلف دی او ابو جهل دی خان او یا چې د اسفل سافلین نه مراد چې د اخیری عمر دی کمزور عمر چې ډیر کمزور شي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د قران خدمت کوي اخیری عمر کې هغه ذلیل کې الله نه خان ارز العمر ته الله غنه واپس کوي سشي ته تکذیب کون کې کړی ته ابو جهل مراد دی یا ولید ابن مغیره مراد دی بعدو بعد القرآن بدینی د جزانا جزانا مراد قر... جزانا مراد قیامت ته چې الله کتاب راغې او هغه تعالی دعوت درک د قیامت بیا سشي ته منکر کړی علیس الله آینه دی الله مضبوط فیصله کون کې د فیصله کون کو نام بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق سورت علق ورته هم ویل کی سورت اقرا ورته هم ویل کی او دا چې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بغار حرا ته ته د مکه چې کوم قبرستان دی چې هغه ته جنت المعلا ویل کیږي پای طرف باندې غر دی چې غر ته جبل النور ویل کیږي په دې کې یو غار یو غارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بال تکته دا الله عبادت به کو او دا عبادت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نو دا اجتهادي عبادت وخه او کله چې میاشت رمضان نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په پوره میاشت رمضان ته کې تیروله بخاری او مسلم کې روایت ده او الله کریم انبیاء ته د نبوت ملاویدو نه مخکې چې د الهام وکي د نیکای د عبادتو د ریاضیاتو الله طرف ته توجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بال ته کېته او دې کې هغه درنه راځي او قتل ښه جبرائیل راغی په ناشنا کیفیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې اقرا پیغمبر فرمایل ما انا بقارین زلستون کې نیم بیا ورته چې اقران پیغمبر بیا فرمایل ما انا بقارین زه خو قاری نه یم پدریم ځل بیا ظاهر چې استاد شاګرد ته وی چې وایا او شاګرد نو بیا استاد سختی کوي کنه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه جبرائیل اونی ولم او ما منی زور وکړ هغه زور په وجه باندې چې دینو ما شروع کړه او ساسي سختیو کې نو شاګرد بیا شروع کړي دا ابتدایي آیاتونه چې کوم پنځه دا بل اتفاق ابتدایي آیاتونه د قران خان د دې پنځو آیاتونو نمخ کې چې دینو سایتونه نه دي نازل شوی علی المرتضی رضی الله تعالی عنہ چې فرمایي چې اول ما نزلت چې دینو سورته فاتحه ده هغه صورت اعتبار سره چې پورا صورت چې نازل شوه دی اول نواخلا تر اخره پوری پورا صورت چې نازل شوه دی هغه سورته فاتحه ده او بعض علما لیکي چې اول ما نزلت چې دی نو هغه سورته مدثر دی دالته کې ما تاسو ته ویلو چې الته کې چې کومه ابتدا ده نو هغه ابتدا اضافي ده حقيقي ابتدا نه ده ځکه حقيقي ابتدا چې ده نو هغه د سورته اقرا نشوي ده او هغه ابتدا اضافي ده چې وਹੀ بندشوا دو کاله یا درې کاله اغه نرو سوچي اول ما نزلت دین هغه سورته مدثر ده بیا داود صورت چې دینو ترغیب ال قران دی اور مد دې صورت ما قبل سره مخکنی صورت کې بیان د توحید دې صورت کې الله بیان علم د توحید بیا خلاصه د صورت صورت کې نور لس آیاتونه دي یو رکو او کلمات تعداد چې دین هغه بهان وي دي 180 د حروف تعداد دي صفات به بیانې کې د دای د قران بیا 13 نو اخله 15 پورې زجرونه وي او بیا 16 نو اخله تر 18 پورې تخویف یو خروي وي او 19 کې بیا بیانې کې تسلی او ترغیب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا لولا مفعول به تعمیما حذف دی ښا اشاره چې تمام قران آیاتونه لولا کاغه محکم دی او که منسوخ دی کاغه محکم دی او که متشابه دی ټول بلولې بیا چې کوم الله منسوخ کین هغه به سره منسوخ کی په دا وجه مفعول به تامیما حذف کړو او دلته کې اقرا نه مراد لوستل د قران چې دا په دعوت کې دي خان اور پسې چې اقرا راغله ده مراد داغه نه لوستل د قران په تلاوت کې دي تمام مخلوقات ما سوا د انسانانو نه بیا ورپسې فرمایي خلق الانسان من علق پیدا کړی دی الله انسان من علقین دا جمع ده خان د دې واحد چې دی نو هغه علقتین راځي اخر کې تا د وحدت مراد د دینه ټوکړه د ویني ده او بیا دا دویمه درجه ده خان ځکه اوله درجه چې ده نو هغه وی هغه منی ده دویمه درجه چې ده نو بیا هغه ټوکړه دی ویني ده حواله چې ده په اصل لغت کې لیکيږي هغه ویني ته چې هغه ډیره ټینګي اقرا وربک الاکرم په دویم ځل الله حکم کی تاکیدن او دا تاکید د ما قبل د بعض علما لیکي چې دعوت چې کینو د قران دعوت کوا په دعوت کې د ځان نه خبرې مو بیانوا زکه دا قطعی پیغام دی د قران حکم د خلق غاړې دی دا د خالق کتاب دی د دې دعوت چې ته په معاشره کې چلای معاشره به دې تغاړه یک دي دا تاکید د ما قبل شو چې دعوت د قران به پرېګ دینه امام رازی رحم الله فرمایي چې تاکید نه بلکې تاسیس ته چې مخکې اقرا تعلق د دعوت سره دلته کې اقرا تعلق چې دین هغه تلاوت سره دی چې تلاوت هم د دې کوم زکه چې څومره ته تلاوت د قران کې نو دومره به دعوت د قران ته آساني کنه دعوت د قران آساني کې په تلاوت د قران دا مونږ تجربه کړې دي چې ترجمه د قران آساني کې په دې چې تلاوت زیات کړي په دغه وجه چې څوک حافظ د قران وي هغه د ترجمه د قران ډیر آساني ځکه قران راخلي قران وی تلاوت کوي داغه په جبه چې د الفاظ د قران جاری شي وی هغه آسان وي ترجمه ورته هم بیا آسان شي اقرا وربک الاکرم لولا زمان نبی او حال دا چې ستارب ډیر عزتمن دی نو تعالی عزت درک تی چې د رسول ګرځولې تمن عزتمن کتاب راولېګم الذي علم بالقلم انسان د الله عزت په څور کوي د قلم په ذریعہ او قلم چې نو دا سبب د علم دی لہذا سبب د عزت چې شنو هغه علم شو الذي غزات علم علمک چې تعلیم درکړې ده تا تعبیر قلمي په قلم سره او دویم احتمال ده چې علم الملائکه تعلیم ورکړو ملائکه تبل قلمي د قلم په ذریعہ یو قسم علم هغه دی چې هغه ته علم بالقلم ویل کیږي یو تن جب کار نه کی چاړه دی هغه د قلم په ذریعه د الله دین خلقو ته ورسی تفسیر ولیکي تشریح د حدیثو لیکي احکامات د دینو لیکي دویم قسم علم دی چې هغه ته علم بالبیان ویل کیږي ځکه اسباب د علم الله پیدا کړی دي که قلم دی که ګوتی دي که ذهن دی او که دماغ دی که وګونه دی او که زړم دې ته اسباب د علم ویل کیږي که اخپی دي په اخپو باندې ګوره دې مدرسې ته روان دی کنه پستر ګمانه لار ګوري او بیان ته کې ناس ته د ملا په اډو کې ټینګ دی دا پورا بدن کې چې څومره اندامونه دي هر یو اندام مستقل سبب دی علم دی نو معلم حقيقي چې دی نو هغه الله دې زکه اسباب دی علم الله پیدا کړی دي کته استاد نه علم حاصل دا استاد هم الله پیدا کړی ما لم يعلم مراد د دین علم فطری دی او یا مراد د دین علم کسبی دی ښه نو تقسیم شو چې علم په دوه قسمه یو قسم علم هغه دی چې پاګې من د آخرت ګټه ملاويږي چې هغه ته علم فطری ویل کېږي او هغه ته چې دین علم دینی ویل کېږي او دا بیا صرف دو دي قرآن او حدیث دا علوم عالیه دي تمام فقها لیکي تمام علما لیکي تمام شارحین لیکي ځکه علم هغه دی چې آی کې قطعیت وي ظنیت پکې نه نو په دې اعتبار اصل علم بیا صرف یو دی خان جمع الوسائل لیکي مولا علی قاری رحمه الله په دې اعتبار چې قطعیت دی پکې نو هغه صرف یو علم دی چې هغه علم د قران دی نو بیا احادیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د فقهاو چې کوم استنباطات دي او قواعد دي نو دا حقیقت کې د قران تشریح ده بیا حدیث هم د قران تشریح ده او فقہی مسائل چې نام د قران تشریح علم فقط یو دی چې هغه قران دی او بعض علماء لیکي چې علوم دو دي علوم عالیه یو قران دویم حدیث او بعض علما لیکي چې علوم عالیه درې دي قران دی حدیث دی او فقه ده د دې دیو نه علاوه چې څومره دي نو هغه ته فنون ویل کیږي هغه ته علوم نه ویل کیږي هغه چرته پای سره علوم عالیه اسانیږي بیا ورته علوم عالیه ویل کیږي په همزه سره داسې علوم چې هغه عالی دي چې دې سره علوم عالیه ثانیږي لکه نحو او صرف او منطق وغیرہ وغیرہ نو اصل علوم چې دین هغه درې دي قران او حدیث او فقه دا داسې علوم دي چې دې سره آخرت خکی دیم کې سم علم دی چې هغه علم کسبي ویل کېږي دام الله انسانانو ته خول دی ښه دا الله مرض ذکر کخه لا یتقا دا مرض د انسان د دې ته روحاني مرض ویل کی بیا ور پسې الله وجه د مرض ذکر کوي ور پسې و بیانې کی علاج د مرض وجه د مرض صدر راه استغنا په دې وجه چې ځان ګوري مالدار ځان بے پروا ګوري چې زما خپې کار کوي سترګې کار کوي ځان لا ته نه محتاج پټی مشته ده کټی مشته ده باغونه مشته ده بچی مشته ده کوټه مشته ده جایداد مشته دې ته لکی وجه د مرض مرض کې ولې مبتلا دي زکه چې ځان به پروا غني الان کې الله کتاب را لګل دي ځان به پروا کوم الله کتاب زده کا د آخرت فکر من شه والله لا یتقا کې مرض ذکر کو اراه استغنا کې وجه د مرض اوس د مرض علاج پکار دی الله فرمای ان الى ربک الرجام دا علاج د مرض دی د دې سوچو کې چې ستارب ته واپس ده هر کله چې رب ته واپس ده رب ته ګرځیدل دي نو دا استغنا به ختم کی دا مرض به هم دې ختم کی قران طرف ته متوجي شي ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى آیت ویني هغه سره ینها چې من کوي سوق من کوي عبدن د الله بنده من کوي سشنه من کوي اذا صلى کله چاغه مسکین علما لیکي چې صلی نه مراد چې پوره دین دی ښا پوره دین او بیا د دین اهم رکن چې دی نو هغه موز دی دیو جن الله رب العزت دلته کې د دین اهم رکن ذکر کو اهم رکن چې هغه دین هغه موږ دی او بعض علماء لیکي چې صلی الله مراد دعوت د قران دی دعوت د قران دلیل دی په دې خبره باندې چې څوک مسګزاري مسکون کې نو دی بدایي د قران هم وي ځکه دی الله تعالی دی خلق بوم بلی دا الله د کتاب په ذریعہ الله ته ارایت ان کان الهدى آیت خبرې ان کان که چرتوی دغه بنده د الله عبدن مراد محمد رسول الله دی د کافرانو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مزنه منکو ځکه موږ کې رکوع او سجدي وي نوم د رکوع د سجدو دا خلق مخالفو خان ابن کثیر لیکي چې د رکوع د سجدو نو مخالف بلکې د قرات مخالفو د قران مخالفو ځکه موږ کې قران ویل کېږي نو دا ټول عادت د اسلام په کافرو باندې بد لګیدل رکوګانی به هم بد لګیدي سجدي به هم بد لګیدي قران تلاوت به هم بد لګیدل په دغه وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به منع کو الله فرمایي زمان نبی ته خبره ان کان که چرتوی دا بنده د الله علی الهدى په هدایت باندې بذات خود په هدایت باندې دی یو خبره دویم دا د هغه دا د هغه هدایت دعوت چلی په معاشره کې الله داګه تذکرہ کی او امر بالتقوا یا حکم کې د تقوا تقوا نه مراد د الله یواله دی او او د شک د پاره نه دی ښا دیو جن علماء لیکي چې دلته کې او چې دا د مانعات الخلوی د پاره دی یعنی د الله رسول چې دی دغه دوه حالتونو نه خالی نه په هدایت باندې هم دی حکم د تقوا هم کوي بذات خود په هدایت ته او دعوت هم چلی په معاشره کې ارایت ان کذب او تولا ته خبري باغ سری چې تکذیب کې د الله دی یوال نه او تولا مخړیم د پیغمبر د اتباع نه علم یعلم ایدنه دی په بین الله یرام چې بشک الله دی ویني کلا لئلم انتهی کده من نشو لنسفهم بالناسیتی ضرور او بنی سمون دې د زونډی نه ناسیا غ زونډی ته لیکيږي چې هغه وخت په تندی باندې راکته شي خان د خوبصورتۍ د پاره معلومه ده چې دا زوندې پر خودل په تندي باندې د کافرانو خوې دي او دا په دنیا کې علامه د کافرانو ده د دغه زوندې نه به الله نیوي سنت ویخته هغه دي چې هغه رسو ته تللی ښه چې هغه یو صدل دی یو فرق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدلم کړي فرقم کړي مکه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو صدل وکاو د مقصد د پاره چې موافقت اهل کتاب سره راشي لیکن بیا رسو فرق کوخه فرق ویل کېږي منځ کې لیک راوخ کړل او صدر ویل کېږي ټول وخت رسو ته بوتله دا دواړه طریقې د ابراهيم عليه السلام وی خدا طریقہ چې کوم د صدل واهلي کتاب اختیار کړي و او چې کوم د فرق طریقہ ومس کې لیک راوخل دا د مکی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما په مکه کې صدر کو مخالفت به کو د مکی والو موافقت به کو د اهل کتاب حضرت انس رضی الله تعالی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تبع یو حکم نو راغله یو مسله کې اهل کتاب سره به پای کې مناسبت خو خوخه او مکه مشرکین سره مخالفت کو پاږي کې معنی دا چې وینا هم صحیح نه ده عمل هم صحیح نه دی فلیدعو نادیا دې دې आवाज وکي هم مجلس تام چې دې وی زما ملګری دی او زیات تر ابو جهل و فخر کوم ابو الاسد باندې کوخه ابو الاسد د تاریخ ما وختي وکړم البدايه کې دومره طاقتورو چې دا خپل لاندې به سرمن کې خدا او بیا به خلکو ته چې دا سرمن راکاږي ا سرمن به خلکو راخکل راخکل اخر دا چې سرمن بنره نه رې شو لیکن داغه د خپل لاندې نه سرمن را نخ کله خه دومره طاقتورو نو سورته مدثر کې چې کلام د فرشتو تذکرہ او شو چې علیها 19 دا ابو الاسد وی چې لس فرشتي به زخېټي سره وتړم مو فرشتي به زملا سره وتړم او دا دو فرشتي تاسو ته حواله کوم نو ابو جهل په پدمانه فخر کو الله فرمایل فلیدعو نادیان د دې आवाज وکي دغه خپل مجلسی ته ابو الاسد ته سند او زبانیه مونږ بابا आवाज کو زبانیه فرشتو ته دا د جهنم ملائک دي کلا لا تطع واسجد واقترب الله هیڅ چری داسې نه د پکار لا تطع هو د دې کافر اطاعت مکو خبره مې مانه ده واسجد سجدی لګو الله توقترب او په دې سجدو الله ته ځان نږدې کړ ځکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرب ما یکون العبد من ربه ساجدا یو تن چې رب ته نږدې کیږي نو په سجدو نږدې کیږي په دغه بنیاد حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سجدو کې دعاګانې واړه بیا دعاګانې په سجدو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه فرایض کې نه دي منقول غره خطا نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرایضو کې چې کومې سجدي دي پای کې دعاګان نه دي غوښتي پای کې به صرف سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى نور نوافلو کې چې دعاګانې غوښتل هغه بیا جایز دي او اصل کې وجه دا چې د فرایضو چې کومې سجدي دي په دې کې اختصار مطلوب دی ښه چې مختصر کوا انوافل وګدو وګدو کوم بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناه فی ليله القدر دې سورۃ دا سورۃ القدر ویلې کیږي او جدا چې دې سورۃ کې د قدر تذکرہ ده اختلاف دی بیا په دې کې چې دا سورۃ مکی دی او کوم مدنی دی عبد الله ابن عباس عبد الله ابن زبیر او حضرت عائشہ دو فرمایي چې دا صورت مکی ده امام ثعلبی رحمه الله او دغه رنګ شاه عبد العزيز رحمه الله فرمایي چې دا صورت مدني ده مخکنی صورت کې د قرات حکم دې صورت کې الله وجه بیانې چې لوی کتاب دی خان په شب قدر کې نازل شوی دی بیا دا اول صورت چې عظمت د قران دی خلاصه د صورت پنځه آیاتونه دی یو رکوم کلمات تعداد چې دین هغه 30 دی حروف تعداد چې دین هغه 112 دی بیا صورت کې درې مسلې بیانې کی رمنه مسله عظمت د قران آیت نمبر 1 کې بیا ور پسې بیان د ليله القدر د آیت نمبر 2 کې بیا تین نو اخلا آیت نمبر 5 پوری عظمت د ليله القدر و بیانېږي ان انزلناه یقینا را لګره دې موږ دا قران فی ليله القدر پښپا د قدر کې او دا شپه د قدر چې د مخ کې پټه و مخکنو امتیانو په 12 میاشتو کې لټوله دی امت باندې الله سانتیا وکړه او نه دا شب قدر الله په میاشت رمضان کې پټ کړه بیا میاشت رمضان ظاهر چې درې حصے دي او لا شرات دوه معاشرات درې معاشره والله اخیری عشرې ترا وستا بیا اخیری عشره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم د تاخ شپې دی په دې کې لټوي ښا 21 شپدا 23 شپدا 25 شپدا 27 شپدا 29 شپدا په دې کې لټوي وما ادراک ما ليله القدر زمان نبی صلی الله علیه وسلم د تا ته چې ليله القدر څه شه ده ليله القدر شپه د قدر خير من الف شهر خير غردا من الف شهر د زر میاشت د عبادت نام یو تن زر میاشت عبادت وکین او بل یو مسلمان په دغه شپه عبادت وکي اگر چې دوه رکعات وکي دا دو رکعات چې د زرو میاشتو د عبادت نام غوړه دي که او زر میاشتې چې دینو تقریبا 83 سال جوړیږي که 83 سال او غالبا سلور میاشتې جوړیږي غالبا 83 سال سلور میاشتې د 83 سال او د سلور میاشتو د عبادت ثواب الله په یوش په کې ورکی ښه اصل وجه دا و صحابه کرامو فرمایل یا رسول الله د مخکنو امتیانو عمرونه زیات دي او زمونږ عمرونه خو کم دي په دې لوګ عمر کې به مونږ څه جنت وګټو سبا الله رضا کو د مخکنو امتیانو عمرونه خو سوال له سو کاله 2000 کاله 2000 کاله دا عمرونه ظاهر چې یو تن دونیم زره کال د الله عبادت کوي او بلې ارته بل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتی شپې ته کال یا او یا کال کوي په دې کې فرق دی ګان الله دا شپه راولېګل دا شپه چې دا شپه تاسو لټوي د دې لپاره چې د میاش په آخر کې اعتکاف کوي بیا دا شپه 21 23 25 27 29 کې لټوي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې شپې دعاګانې هم کولې دي عائشہ رضی الله عنها روایت ته بخاری کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې یا رسول الله کما د شپه ملاو چې نزه بسوي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې توای اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني یا کریم یا الله ته معاف کون کې معاف کول پسند کې یا الله ما معاف کې هغه د خیر دی او که د شر دی ښه معلومه ده شو چې د مسلمانانو د عزت شپه چې دین هغه شب قدر ده خان شب برات نه دی په دغه شپه چې دینو قران نازل شوی دی او په دغه شپه چې دینو فيها يفرق من كل امر حكيم سوره دخان کې ماته واستویلو په دغه شپه فیصله کی فیصله خو مخکې شوې د زمين او اسمان د پیدایش نه 50 زره کال مخکې لیکن په دغه شپه یو فرقو جدا کیږي ملائکه تاواله کی سلام خبر مقدم دی هي چې د مبتدا ده سلام شپه د سلامتی ده تر خپلو د سبا پوری بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا سورۃ البینہ مدنی سورۃ 300 نمبر د سورۃ طلاق میں رسته نازل شوه دی اغه 99 نمبر سورۃ 200 نمبر سورۃ ته مخکنی سورۃ کې عظمت د قران ذکر شو خلاصه د صورت اتا آیاتونه دي یو رکو ده کلمات تعداد چې نو هغه 94 دي حروف تعداد چې نو هغه 390 دي لم یکن الذین کفروا بخاری کی روایت ته چې کله دا صورت نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ابن کعب راوختو رضی الله تعالی عنہ کاتبی به یو قرآن لیکل کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ما ته الله ویل دي چې زتا باندې دا صورت اوللم ابی ابن کعب رضی الله عنه او فرمایل یا رسول الله لازم نو مغسته دي اسمانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایا نام سما کستانو می اغسته ابی ابن کعب په جړا شوخه صحابه دومره لوی خلک دي چې الله دا غنمونه په اسمانونو اخلي لم یکن الذین کفروا نو کسان چې کفر کړي او د اهل کتاب نه او د مشرکانو نه والمشرکین کې واو تفسیریه ده خان دلیل دی په دې خبره چې اهل کتابو کې مشرکان وو یو قول دی دیم قول دی چې من اهل کتاب نه مراد د مدینی کافران مشرکین نه مراد چې د مکی کافران منفکین حتا تاتیهم البینان منفقینا کفر پر خودن کې دو کفر نه پرېخه ځکه شیطان په دوه باندې شپږ سو کال مهنت کړې دي صالح السلام نورستو نو کفر دوته چې دینو هغه صحیح دین ښکارا شیو دو کفر نه پرې خو حتا اتات یوم البینه تو تر دې چې ورته رسول الله راغې نو منفقین نه مراد پرې خودل دو کفر نه رستو کېدل یو معنی دا دیو معنی دا منفقین نه مراد هلاک کېدل فازاب کې گرفتار کېدون کې منفقین حالات کې دن کې نو دو تر دې چورته بینه راغله او دا بینه چې راځي اتمام حجت د پاره دا قانون د الله تعالی وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الا بدو تباکی کی چې الله رسول راولېږي او رسول ورته دعوت ورکي او دوی انکار وکي بیا به تباکی ښه نو په دې صورت کې منفقین نمراد هلاک کېدل تبا کېدل ښه لکه عرب وای چې انفق کان صدر المرأه عند الولادته کنا چې یو زنانه بچي پیدا کیږي او په بچي پیدایش کې هغه وفات شي عرب وای چې انفق کا صدر المرأه عند الولادته معنا چې هغه مړ شو یا منفقین مراد تارکین صفت محمدن نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلو پوری دود نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفات نه پر خودل هغه به بیانول هغه به بیانول مراد د دین چې د دوه مشران دي که هغه په دینیت مدینی تراغلو چې نبی آخر زمان برازي موږ به باغ باندې ایمان راړو تر دې چې پیغمبر راغی بیا دغه صفات د پیغمبر پرې خودلخه خې په جندل یعرفون او کما یعرفون ابناهم لیکن د عزت مو جوان دی هغه صفات پرې خودل تر دې چې راغی د تخکار دلیل اخکار دلیل څه دی رسول من الله عظمت د رسول رسول من الله بدل لې رسول الله طرف نه یتلو دا ډیپټي بسې چې تلاوت کې ما په دوه باندې صحیفه پاکه اگر چې پڑھا لیکنو ښه یک آیت دا په زبان باندې داسې الفاظ جاری شو لکه تعلیم یافته دا داغه معجزه و فيها پدې کې کتب احکامات دي قیمه مضبوط وما تفرق الذين اختلاف نو کړیا کسانو اختلاف نه مراد د اسلام نه انکار دي آ کسانو چې هغه ته کتاب ورکړل شو مګر پس د دینه چراغ لور تبینا دلیل کارا مراد دینا کتاب الله دی وما امروا الا ليعبدوا الله او حکم نه دی شوی دوته مگر د دې خبرې چې دو بندگی وکړي د الله او خالص کې هغه بندگی داسې بندگی چې هغه د شرک نه پاکي ښه حنفاء كونوا حنفاء کلک شه په توحید د الله ويقيم الصلاه او پابندي کی د مانځه او زکات ورکی وذالک دین القیمه دغه د مضبوط دین یقینا کسان چې کفر کړو د اهلی کتابونو او د مشرکان نه داخلي کې په پور د جهنم کې همیشه به پاږي کې دا کسان بدتر دي د مخلوقاتونه بشکا کسان چې ایمان راوړ دي عمل کې د سنت مطابق لایک هم خیر البریه دا کسان ډیر غوړه دي په مخلوقاتو کې تر دې چې د ملائکو نو موچت دي ښه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د تمام ملائکو نو موچتو علما لیکي چې امنو او عامل الصالحات مراد تمام صحابه دي تر قیامت پورې تمام مؤمنان مسلمانان جزاهم بدل ددو پنځ درب ددو جنات عدن جنت ته همیشګری دی چې داخلي کې باغی ته خالدین فی ابدا همیشه وي پای کې همیشه رضا دی الله د دنیا او دو رضا دی الله نه کستا سو خیال وی سورته زوحا کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رضا تذکرہ وکړه ولسوف یعطیک ربک فترضا او سورۃ الليل کې الله کریم د ابوبکر صدیق د رضا تذکرہ وکړه ولا سوف يرضى دې سورۃ کې الله تمام صحابه د رضا تذکرہ کوي چې تمام صحابه نه الله رضا دي ذالک دا بشارت لمن لپاره دا هغه چا دې خشی رب چې هغه یریږي د خپل رب نه بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها سورۃ الزلزال مدنی سورۃ ده 93 نمبر صورت د صورت نسان رسې نازل شوه دی او داوه د صورت چې دینو تخفیف او خروی په اسباد د قیامت بیا خلاصه د صورت صورت کې 35 کلمات دي 149 د حروف تعداد دي الله دې صورت کې چې د احوال د حشر بیانې شپږ احوال رمنه حال اذا زلزلت الارض زلزلہ راتل پزم کې باندې دا بد فنا نه خي بیا ور پسې واخرجت الارض واسقالها بیا ور پسې وقار انسان مالها یوم اذن تحدث سرم حال وی بیا بنزم حال یوم اذن یصدر الناس اشتاتا شپږم حال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى والله دا شپږ حالات ذکر کې دي تحوال د حشر ویلې کېږي او دې تحوال ویلې کېږي د دنیا د فنا حضرت انس عبد الله ابن عباس فرمایي رضی الله عنهما چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اذا زلزلت الارض زلزالها دي سورۃ نصف قران ویلې دي ښا چوتن دا سورۃ للی نو هغه ته د نیم قران ثواب ملاوي اذا زلزلت الارض او کله چې خوځول شي زمګه په خوځولو زلزلت چې دینو صيغه د مجهول ویلا اشاره دې خبره ته چې لګي لګي زلزلې برازي لګي لګي زلزلې او دا زلزلې شروع شوې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه وروسته چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو وخت زلزلہ وشو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدایش نرستو چې د وخت په بهار باندې ولاړو او د هوت په حالو خوځید د لګي لګي زلزلې شروع شو شروع شو په مخه بیا غټه غټه زلزلې وي اخر دا چې لوی زلزلہ به ان زلزلہ ته ساعت شی او نازویم اسمان نه برارتاو شي او د ازمه کبراخ کله شي دا بیا لوی زلزلې دا رمبنه حال الله ذکر کوي د حشر دویم حال واخرجت الارض اسقالها او راو مغورځي د ازمکان خپل بوجونه بوج نه مراد چې مړی دي ځکه دا الله امانت دی خو په دې ځمکه کې امانت ظاهر ده چې بوج وی کنه الله فرمای اخرجت الارض راو باسي دا زمکه خپل بوجونه یا اسقان نه مراد چې د قیمتي اشیاء دي ډیر قیمتي اشیاء به د ازمکه راو باسي او ډیر شیزونه به د ازمکه نه راوځي او دنیا به ترقی وکړي ښا یو دور داو چې خلکو د اوس پر نه چې د لور جوړ کړي ما کمال وکړو تبرګې جوړ کړ چې ما کمال وکړو اوس دی وخت سره د زمکه نه داسې قیمتي سوزن راوتل چې داغه په ذریعہ خلکو د اوس پرونه چې دینو هوایي جهازونه جوړ کړل ریل ګاډي جوړ کړل او سس ترقی وشو دا حقیقت کې د دنیا د ختمېدو علامه ده ځکه میوه چې په خښینو راغورځي کنه چې کچي نو انختی ونی سره لیکن کله چې په خشنو دار راو ګرځيږي دا دنیا وسرور په خېدو کې ده دا برا ګرځيږي وقال الانسان ما لها دریم حال تعجب د انسان او انسان نه مراد کافر دی ښا هغه کافر چې هغه منکر د قیامت ته هغه وی چې مالها سوچ لدې زمکه لرام مونږ خو دنیا کې انکار کو چې قیامت نشتی دا قیامت قائم شو یوم یذین پتا غیر عظیم سلام حال الله فرمایي تحدث بیانې بدازمه کا اخبارها خپل خبرونه چې په دې ځمکه باندې څومره ظلمونه شي د ځمکه په بیانې بیان ربک او حالها با سببیا په سبب د دې چې بشک استا رب حکم کړی دې زمکه ته چې دا بیانوا یوم ایزن پنځم حال په دا غره زی راو بوزي خلق اشتاتن مختلف ډلې وي د قبرونو نه خلق روان وي یا په میدان د حساب کې مختلف ډلې لیورو اعمالهم دې د پاره چې او خود لشي دوی ته اعمال د دوی خو اور بد اعمال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى شپږم حال الله ذکر کړي چې انسان با خپل اعمال سره ملاقات وکړي چا چې چا چې عمل کړي په دنیا کې مثقال ذره په مقدار د ذره عمل نه مراد هغه عمل دی چې هغه د ایمان نورستوي ښه لہذا د دې د دې اطلاق نه چې د کافر عمل وته اگر چې د خیر عمل کړي دی کافر دا یې ثواب ورته نه ملاويږي یو قول دا دی دویم قول دا چې مسقال ذره خیرا خیرا مراد ایمان دی ښا ځکه پرز د قیامت لوی فیصله په ایمان باندې کی او يرهون مراد داګه اجر لیدل دي اما یعمل مسقال ذره چا چا عمل کو مقدار ذره شرن شرن مراد کفرن یا شرکن يرهون مراد داغي سزا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا سورة عاديات مکی سورت ته د سورت عصر نه رسې نازل شوه 14 نمبر سورت ته بیا داوند سورت چې زجر دیم او ترغیب د قتالم دی ښه خلاصه د صورت یولس آیتونه دی یو رکوم کلمات تعداد چې دین هغه 40 دی حروف تعداد چې دین هغه 163 دی بیا آیت نمبر 1 نو اخلا آیت نمبر 5 پوری زجر بیانېږي او ترغیب ورکول کېږي د قتال بیا شپږم آیات کې الله مرز د انسان ذکر کوي ان الانسان لربه لکنود شپږم آیات کې هم آیات کې اتم آیات کې بیانې کې سبب د مرز مرز کې څه کوم مبتلا ده چې دنیا سره مینه کوي دا هم آیات کې بیانې کې علاج د مرز افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور اخر د آیتونو کې بیا بیانې کې تخویف ولا دیات ذبحان الله یې قسم دې پاسونو باندې چې هڼيږي په هڼو دو سره یا منډي وخی په هڼو دو سره نو مراد د دې اسونه چې دینو د حاجیانو اسونه دي ښا علي سي فرمای رضی الله تعالی عنہ او بیا خاص کر هغه اسونه چې هغه د عرفین چې د مزدلفه طرف روان وي او دړي اوچتای علي سے فرمایي چې مراد د دینه چې دین هم اسونه یا اوخان د حاجیانو دي خان مراد د دینه د جهاد اسونه نه دي ځکه لمنه جهاد چې مسلمانانو کړی دی نه جنگ بدر کړی پای کې مسلمانانو سره صرف دوه ګوړې وي یو ګوړه چې ونه هغه د زبیر و ا دویمه ګوړه چې ونه هغه د مقداد بن اسود و رضی الله تعالی عنہ لہذا اسونه مراد چې دی هغه د حج اسونه دي یا د طالبان وسونه دي چې د علم په طلب کې چې دی نوځي فالموریات قدحا بیا بسر کې وباسي قدحن دا خپونه فالمغیرات بیا حمله کوونکې دي مغیرات چې دا د اغاری ناغسه شه دي رفتار کې تیزه ته لیکي حمله کوونکې سبحان په وخت سبا کې فاثر نبی نه قان او بیا وچتی په وخت د حمله کې نه قان دوله د زمکه فوسط نبی جمعا بیا داخلي کې په ډله د کافرو کې یقینا انسان چې دیم ان الانسان جواب قسم یقینا انسان چې خپل رب لرام لکنودون ډیر ناشکر دی ښا لکه وقلیل من عبادی الشکور دا مرض د انسان د ناشکری ا دې ته روحاني مرض ویل کی او یقینا دې پدا کې ناشکرې باندې له شهیدون گواهم دي خبردار دي وانه لحب الخير لشديد سبب د مرض او یقینا دا انسان د وجه د محبت د مال نه ډیر سخت دی آیا د نه دی پوه اذا بو سرما فی القبور پاغه وخت باندې چې کله با پور تکلی شي هغه مړي چې په قبرونو کې دي هغه مړي چې دینو او خمن دي او الله دلته کې ما وي دا الله تشبیه ورکی جماعتات سره ښه چې دا پشان د جماعتات دي لکه څنګه جمادات نه حرکت کولې شي نه خبرې کولې شي نه اورېدې شي دا سیدامړي نه حرکت کولې شي نه خبرې کولې شي نه اورېدې شي وحصلت ما نه ښکار کېدو او ښکار به چې هغه اعمال فی صدور مراد د دین اعمال دي خان چې دا غي اراده په سینو کې شوی و خامل دی او کبه د عمل دی یقینا تاسو رب ان ربهم بهم یقینا رب ددو په دغه راځي له خبير خبردار دی نو جزا به ورکي او سزا به ورکي سورۃ القاریان مکی سورۃ ته د سورۃ القریش نه رسته نازل شوه دی 30 نمبر سورۃ ته کلمات تعداد چې دینو هغه 36 دي د حروف تعداد چې دینو هغه 152 دي او داوود صورت تخفیف او خروی پس زجر نه خلاصه وسره ما القاریات ما القاریات وما ادراک ما القاریات هیبت د قیامت الله ذکر کی آیت نمبر 5 پوری قاریا اصل کې لیکيږي هغه آفت ته چې هغه بزلو وټنګي ښه تفصیل ما تاسو سورۃ الحق کې کړو سشه دې قاریا او ما ادراک مل قاریان سلام دې تا ته زما نبی چې سشه دې هغه ټنګون کې دې زړه یوم یکون الناس کالفراش المبسوس دا سرت چې شی به خلق پشان د پتنګانو داسې پتنګان چې خواره واره دي او شی به غرونه کلعهنم پشان د مالوچانو داسې مالوچان المنفوشه چې هغه ډیم ډب کړي شي وي ښا الوزول شي وي فاما من ثقلت موازینهم بشارت ته او بیان د فریقین والله کوي یکون الناس کې چې د ابهام اوس فاما من ثقلت کې داغي تفصیل نه او من ثقلت نه مراد مؤمن دی ښا او دلته اوس ګور امانو ویخه سورت عادیات کې ما ویلو ما یې ځکه ویلو چې بدن کې روح نشتی کنه نو جسه چې دین هغه پشان د جماداتو ده روح نشتی د روح تعلق دی وسره صرف اوس چې کله روح واپس شوم نو روح اور بدن یو ځای شو نو اوس الله من وي فاما من ثقلت موازینهم هر چې دی هغه مؤمن چې درانه وي وزنونه داغه د اعمالو نو دی به وي په ژوند رضا کې خان نسبت مجازي دی او اما من خفت کافر او هر چې دی هغه څوک چې سپک شي موازینه وزن د اعمالو داغه فامه هاویه تخویف نوم فامه زید پات کې دو د چې دنو حاویه دی او ما ادنا کما هي زما نبی ما هي حاویه څه شه دی نارن ور دی حامیتن گرم بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر سوره تکاثر داونه صورت تزهید من الدنیا د حروف تعداد چې دنو هغه 130 دی کلمات تعداد چې دنو هغه 28 دی د سورته کوثر نه رسې نازل شوه 16 نمبر سورته ته الله غفلت ذکر کی د کافرانو الحاکم التکاثر غافل کړی تاسو د الله نه زیاتوالی د مال یا غافل کړی تاسو د آخرت نه زیاتوالی د مال یا مشغول کړی تاسو حتا زرتم المقابر تر دې چې لاړې تاسو قبرونو ته دا شغل ساسو د دنیا او غفلت وو تر مرګ پوري یو معنی دا یا تکاثر چې تاسو به فخر کوو مونږه زیات یو مونږه زیات یو بیا تر دې پوري چې تاسو قبر تلاړی قبرستان تلاړی هلته کې تاسو خپل مردم شماري شروع کړه چې دا زمونږ دی دا زمونږ دی او دا زمونږ دی مونږه زیات یو مونږه زیات یو الله فرمایي کله چری دا سن رب کار سو فتعلمون ان قریب تاسو په شه په قبر کې ثم کلام دا ثم ترقه د پاره دي دا هیڅ چرته نه د پکار تاسو په شه په آخرت کې کلا لو تعلمون علم اليقین دا ورپسې کلا چې دینو دا تکاثر د ممانعات د پاره دی کله چر داسې نه د پکار کچرته پیدا تاسو په علم د یقین باندې ضرور تاسو به وګورئ جهنم بیا به وګورئ پسترګو د یقین بیا به تاسو کې دي چې تاسو نه په دغه رز د نعمتونو دنیوي نعمتونه دي او کدنی نعمتونه دي بسم الله الرحمن الرحیم والعصر سورت انشراح نه رسته نازل شوه 13 نمبر سورت ته کلمات تعداد چې نو هغه 14 دي حروف تعداد چې نو هغه 68 دي او داود سورت ترغیب ورکی اعمال اربعو ته والعصر الله یې قسم دې زما په زمانه باندې ان الانسان لفی خسر جواب قسم یقینا انسان په خسارې کې دی ها سرور صفاتونه چې چا کې موجود وینو د خسران نه محفوظ دي پاغه سرور صفاتونو کې چې کوم دو صفاتونه دي ابتدایي د دې تکمیل نفس د پاره او ورپسې چې کوم دو صفاتونه دي دا د خو اخلاقو د پاره مگر هغه کسان چې ایمان راوړ دي لومبنه صفت وعمل الصالحات عمل کې د سنت مطابق دیم صفت شو او دریم صفت او تواصو بالحق وصیت کې یو بل ته حق مراد دینه دعوت چلول دي امر بالمعروف و نهی عن المنکر وتواصوا بالصبر نمرا صبر استقامت ته چې کوم حکم بیان چې نو باغی معنی ثابت قدم وي بسم الله الرحمن الرحیم ویل لكل همزه لمزه سورته همزه 32 نمبر سورته د سورته القیامه راستې نازل شوه کلمات تعداد چې دین هغه 30 دی حروف تعداد 130 دی داوود صورت چې تزهید من الدنیا او زجر په بیانې کې په اوصاف قبیحو الله فرمایي هلاکت دې لپاره د هر عیب لګون کې لومزتن تان لګون کې مراد بن امي ابن خلف دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غیبت وکاو او دا غرنګ تان به لګو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله دا غنوم وانه غستخه هر کافر مراد دی چې حق پرست باندې تانونه لګي الزامونه لګي همزتن عیب لګون کې چاغي سره اشاره ومي ښا لاس سره اشاره کی سترګو سره اشاره کی لمزتن تان کون کې دو قباحت نشل درم قباحت الذي هغه سره جمع مالن چې مال جمع کین او جمع کول د مال چې دینو دا کمال ګڼي ښه او په دغه وجه د آخرت نه غافل دي او سرلم قواحت وعدده او هغه مال شماري چې دومره شوي دومره شوي دومره شوي زما تنخواه دومره شوه زما تنخواه دومره شوه زما پنشن دومره دی زما پنشن دومره دی دا زوته یو غافل د آخرت نه الله فرمایي يحسب ان ماله اخلدا ګمان کې چې مال ددم دی به همیشه کې په دنیا کې کله هي چری داسې نه داله يم بزن فی الحطمه او مغور زول شي د په حطمه کې دا حطمه څه شي دی وما ادراک من حطمه نار الله الله نسبت ځان ته کیخه چې دا زما ور دی د سورته همزه نرستو سمت الدرر کې لیکي د پنځپیر شیخ رحمه الله دار پسې چې کوم سلور سورتونه دي الله په دې سورتونو کې د باطل پرستو نشانه ذکر کوي خان پاغه نشانو کې لمنه نشانی سوا سورته همزه کې الله بیان کړه چې حق پرست باندې متان لګي الزامونه بلګي اوس په دې سورۃ الفیل کې الله دویمه نشانی ذکر کړي چې د حق پرستو چې کوم مراکز دی هغه ته نقصان رسي په شان د اصحاب الفیل او بیا ور پسې درې من نشانی بسې د دنیا د پاره به سفر کوي دین د پاره سفر نه کوي او بیا ور پسې د سورته کافرون رسې نازل شوه دې 19 نمبر سورته ته کلمات تعداد چې دین هغه 20 ته حروف تعداد چې دین هغه 96 دي آیات نو ګورې څنګه کار وکړ سارا اصحاب الفیل سره ابراه بن صباح نصرانی کمانډر وخه خپل د بادشاہ د خوشاله کول د پاره به ډیر کارونه کول وای دا کې بادشاہ خوشاله کول د پاره وستا مخم شلیدل یو یو ځای ته تلو چراغ نو مخې سری سری وکا بادشاہ ورته یو اشرم نو می ورل کېخه اشرم تاریخ کتابونو کې ورته اشرم ویل کېخه مخ شلیدل نو د چې دینو د یمن کې چې دینو یو لوی کنيسه جوړه کړې و دومره دنګ واچ چا ورته قتل سرنه به ټوپه ورزیدل هغه ته ویل قلیس وی او اصل مقصد د سو د خانه کعبه مقابله کول بیا بادشاہ ته وی نجاشی بادشاہ د حبشو هغه هم نصرانی او انګريزو چې ما یو لوی کنيسه جوړه کړه تراشه داګه افتتاح وکړه او خلکو ته بداو ما وای چې خبردار د دین وروسته وګوره حج لمکه ته نه ځه دلته به حج کوي دا اعلان یو کو بادشاہ راغی حج تر رضی نږدې وی عربو ته پته ولګید بیا څه کسان د عربو راغلي دي کې امتیاز هم کړی وي ها ګندګي پکې ورزولې بیا ته ستاجران راغلیو حالته ور بل کړو خپل د پخلی د پاره سیله راغله جو هغه ور کنيشي ته دنه لا نا پوره کنيسه ورلو سوزوله ابراه غصه شو چې دا خو عرب راغلي دي یا دو زما کني سروانه کړی د زبد دو کعبه روانو په دغه منسوبي باندې راغی ځان سره فوج راوست ځان سره هاتیان راوستل کله چې د مزدلفه او د مینا درمیان تر او رسیدو الله دغه ځای کې چې دینو ابابیل راولېګل د سورۃ 3 نه رسې نازل شوه 29 نمبر سورۃ ته کلمات تعداد چې دینو هغه 17 دي حروف تعداد چې دینو 73 دي لیلا فی قریش الله تعجب پکار دی په مینه د قریشو ایلافهم رحله الشتاء والصيف چې مینه داغو چې دینو سفر د جمی سره دا او سفر د اوډی سره دا فلیعبدوا رب هذا البيت ترغیب د توحید دی پکار دا چې دوی عبادت وکي رب د دې کور الذي اتمهم بیان د نعمت دی هغه رب چې دوی خوراک ورکړ دی من جوین د لوګینام و امنهم من خوف او امن ورکړ دی دوی ته د خوف نه او دا اصل کې اجابت د ابراهيم عليه السلام د دعا ابراهيم عليه السلام دعا غوښتي رب جل هذا بلدا امنا وارزق اهله دا دعا په دوه مقاماتو کې ده یو سورې ابراهیم کې دویم سورې بقره کې سورې بقره کې البلد ویل د معرفه سورې ابراهیم کې بلدن ویل دي بسم الله الرحمن الرحیم رايت الذي يكذب بالدين سورۃ ماعون تکاثر نه رسته نازل شوه ولسم نمبر سورۃ ته کلمات تعداد چې نو هغه 25 دي حروف تعداد 125 دی داوه د صورت چې دینو زجر دی په اوصاف قبیحو رایت الذی ایت خبرې پاغه سړی چې تکذیب کوي د دین د هغه سړی چې دګه ور کې یتیم لام او تیزین ور کې په خوراک د مسکین کې وتنو چې د خمونځو مګي الله فرمایي فویل للمصلین دغه سي مزګزار د پاره هلاکت دی ښا الذين دا کسان دي هم ان صلاتهم ساهون چې د موز د مقصد نه غافل دي ښا د موز مقصد خدای چې د الله عبادت کوي او دې چې د غیر الله عبادت کوي موږ کې وای چې یا کنا عبد و یا کنا استعين او بیا چې د دنګ قبر وګورو ناګه ته بیا پروتي او خستهونه درگاه وګورو بیا د ټینګې دونی الته بیا رواني بابا ګانو نه واړي الذين دا کسانهم يراون چې ځان خې خلکو ته چې مونږه موس کوو او صفت دا دی ويمنعون الماعون معمولی شی منه کوي ښه معمولی شی دا څه شی چې داغه په استعمالولو باندې هغه خرابېږي نه چې بل درته یې مال ګلاس راکړي چې پکې وبس کوم بیا د لوا پس در کوم هغه منه کوي لور منه کوي تبر منه کوي دا پنځه قباحتون الله ذکر کړ په دې صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر د سورت عادیات نرسته نازل شوه په لسم نمبر سورت ته داو د سورت چې ترغیب د داو صاف حسنه مخکې چون کې اوصاف قبیحه بیان شله دې کې چې دینو د خو اوصاف ترغیب دی کلمات تعداد دې 10 حروف تعداد چې دین هغه 42 دي ان اعطینا کل کوثر زمان نبی درکړې دې مونږ تعالی کوثر نه مراد خیر کثیر دی خان چا ختم نبوت ته هغه قران دی هغه زیات ملګری دي دا لومره انعام شو او په مېز کې شیدنو دوه کارونه الله ذکر کړي زمان نبی دوه کارونه مال وکړه زما دوه کارونه تعالی وکم یو دا چې تعالی به خیر کثیر درکم او دیم دا چې ستا دشمن به تبا کم دا زما دو کارونه شله ستا دو کارونه کم دی فصل لربک وانحر فصل لربک بدنی عبادت مالکوا مز مالکوا وانحر او مالی عبادت چې قرباني ده دا مالکوا ان شانیک یقینا ستا دشمن چې دین واغام بے نسل دی بے خیر دی زمان نبی تعالی خو ما کوثر درکم او ستا دشمن چې دین واغام هغه ته خیر کثیر ملاو نو شو ابو جهل ته تباشو بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون د سورته ماعون نرسه نازل شیات لسم نمبر سورته ته کلمه او تعداد چې دین هغه 26 دی حروف او تعداد چې دین هغه 94 دی داود صورت مقاطعا اعداء الله د الله دشمنانو نظام کټ کا هو یا زمان نبی په دعوت د قران کې یا ایو الکافرون ای کافرانو لا اعبدو ز عبادت نکم ما الذی په معنا د الذی داغه معبودانو چې تاسو عبادت کوئ ولا انتم عابدون او نه تاسو عبادت کوونکې ما خاص دا غا الله اعبدو چې زه دا عبادت کوم دلته کې وسره خاص کېدو لګاوخه ځکه کافرانو بد الله عبادت کو خور سره به د غیر الله عبادت هم کو ولا انا عبد ما عبدتم او زنه عبادت کوونکې په مثل دا طریقې چې تاسو عبادت کوئ او دې ته سورۃ النصر هم ویل کېږي د سورۃ توبه نه رسې نازل شوې ده 114 نمبر سورۃ ته او دا آخر ما نزلت په دې اعتبار دی چې پوره صورت ته خان کني اختلاف دی په دې کې چې آخر ما نزلت کم دی نو صورت اعتبار سره چې آخر ما نزلت دا دی داوود سورۃ چې بشارت د مؤمنانو ته دوه خبرو د فتح او د نصرت او بیا کلمات تعداد د 17 حروف تعداد د 77 کلا چراغ مدد الله والفتح او فتح امراله مدد الله چې راغینو په برکت د جهاد خان او دا رنګي په برکت د تبلیغ او په برکت د تدریس دا درې شوبې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمبالولې تدریس او تبلیغ او جهاد په دا وجه د الله مدد راغی او فتح راغی کله چې د آیات نازل شو عبد الله ابن عباس او فرمایل چې دي کې اشاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ نه رخصتې دوه والے دي ځکه کوم مقصد د باري پیغمبر راغلی و هغه پوره شو مکه فتح شو مدینه هم فتح شو او خلک چې دینو جوک در جوک اسلام کې داخليږي عرب مسلمانان شله عجم مراله مختلف ملکونو ته د اسلام حقانيت ورسېد ورایت الناس يدخلون في دين الله الناس نه مراد کافران دي زمانه به تبګوري کافر چې داخليږي په دین د الله کې یو فسبح دویم واستغفره پاکی ویا په حمد رب خپل بخنه غواړه داغنا د خلاف اولا کارونو ځکه انبیا د ګناہوں نه معصوم وي انه کان توابا یقینا هغه دې توبه قبلونکې بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابي لهب وتب دتا سورتیم مسدوم ویلې کیږي او سورتیم لهب ورته ویلې کیږي سورته تبت ورته ویلې کیږي د سورته فاتحه نه رسې نازل شیش پغم نمبر سورته کلمه او تعداد چې دین هغه 20 ته حروف تعداد چې دینو هغه 77 دي داود صورت الله نمونه ذکر کړي د نصرت چې سا دشمن می هلاک کړ چې هغه ابو لهب تبت یدام تبت انشاء ده اور پسې وتب بیا خبر دی معنا دا چې خیری کوي د الله دشمن ته انشاء مقصد دی کنه او بیا خلکو له خبر هم ورکړي چې د الله دشمن به تبای تباش له دواړه لاسونه د ابو لهب وتبع تباش له ځکه دا دوه لاسونه غم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف استعمال کړو غټي راغستې وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی چې تب لک یا محمد ولهذا جماعتنا هلاکت دی تعالی رحم محمد تا موږ دی معمولی خبرې لراجم وکړو الله دا غدور الله سونه هلاک کړ ما اغنا عنه ماله وما کسب فدا ور نکړه هغه مال داغه وما کسبونه کسب داغه کسب نه مراد داغه اولاد دی خان ځکه اولاد د رجل چې دینو من کسبه وی زردا چې داخل بشي نار ناشنا او تزا تله بند لمبو والا دیم د لمبو والو په دنیا کې دا د خوبصورتۍ تشبیه چې دینو دا به د ور لمبو سره ور ورکول کېده ښا ابو لهب ورته په دې ویلې کېدل چې داغه چهره خسته و ځکه داغه چهره چې وان هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چهره سره ملاوي ده ښا مظهری لیکي پیغمبر خستاو دا غترونه هم خستو خدا رمضان د نجات دا په حسن نه دی ګوري دا رمضان د نجات چې دا خو په خا عقیده په خا عمل لې کچته دا رمضان د نجات په حسن وینو بیا ابو لهب ابو طالب جنت ته تللی بلال به جهنم ته تللی دیو جن حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تاسو حسن جمال ته نه ګوري تاسو نسب کوم نه ګوري ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم پورته کون کې واده لرګو حقیقت باندې حمل دی خان لرګي اوچت کړیو او رسای چې دې مړې تاړه مشو الته مردار شو نو خزه په ځنګل کې مردار شو او پلار خان چې دینو هغه په پډېران کې مردار شو دا دوړه د اسلام خلاف به استعمال دلخه یو ام جمیله وا دیم چې دی ابو لهب ام جمیله په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بلاره کې غنې خلی تکلیف به ورکاو محمد الحطب حقیقت باندې حمل لې چې غر نبی لرګي راړل خاوني به غیرت اوخه ا خاون ډیر بی غیرت دی چې د کور نه بار کارونه په خزي باندې کوي غیرتی خاون هغه دی چې د کور نه بار څومره مشقتونه دی خپل په سر باندې اخلي خزه د کور نه بار نه پری دی ښه دته د اسلام غیرت ویل کی یا حمال تر حطب نه مراد چې دینو چغلی کول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه فی جیدها حبل من مسد داغه په مړای کې چې دینو رسای و دا سي رسای چې هغه د کجورو د پوستکو نه جوړ جوړه و او هغه رسای ورته اړه مشو مردار شو بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد داو د صورت توحید دی او یا زمان نبی هو ضمیر شان دی الله احد الله یو دی الله صمد والله بنیاز دی لم یلد ولم یولد نه صاحب ولد دی اور د چانه پیدا کړی شوی دی ولم یکن له کفوا اور د الله هم صفت شته دی هم مثل شته دی نه د الله هم ذات شته دی احد نشتوک په کائنات کې الله یې زموږ د مهنت قبول کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین اخلاص سره دعا وغواړئ الله دې زموږ په حال باندې رحم کرم وکړي یا الله د قران برکتونه رحمتونه موږ باندې وره یا الله دا کوم خدمت موږ د قران کو یا الله دې ثواب موږ راکړي زموږ مور پلار لرا کې الله زموږ استادان زموږ مشایخ زموږ اکابرین چې څومره دي ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې الله دې سبب هغه ته ورسه یاره دا کوم مرض راغلی د کورونا وایرس یا الله دین د مسلمانانو حفاظت وکړي یا الله سمره وفات شي د ټولو مغفرت نصیب کړي څوک پریشان حال دی الله دغه پریشانې ختم کړي یا الله زموږ شری حاجتونه ته معلوم دي الله هغه ته پوره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک